بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء صدق الله العظيم ورنو دا د الله تعالى رحمه وكرم ده چې موږ تاسو غوندي خلکو ته خپل لار باندې رفتار را په نصیب کړی ده د جهاد لارې ته د دعوت لارې ته او د اسلام لپاره د خدمت کولو لارې ته موږ تاسو منتخب کړی دا د الله تعالی لمحز فضل او خاص لورین نه په بل څه نشي تعبیرېدلی نه موږ او تاسو د ډیرو شهرتونو خلک یو نه د ډیرو مالونو خلک یو نه د لوړو منصبونو خلک یو نه د دنیاوي حیثیتونو خلک یو او د دې ارڅ باوجود رب العالمین موږ او تاسو د هغه لارې لپاره انتخاب کړی چې د انبیا ولاره و علیهم الصلاۃ والسلام د صحابه کرام ولاره و رضی الله عنهم د صالحینو لار او د الله د دوستانو لار و دین ته د دعوتګرانو لار و نو دا د الله تعالی یو محض فضل چې د فتنو په زمانه کې د مشکلاتو د مصروفیتونو په زمانه کې الله موږ او تاسو ته د د نیکبختی را په نصیب کړي چې د دین په خاطر راټولېږو دا مبارکې څیرې چې را سره راټولې شوې دي یوازې د الله په خاطر په خپل منځو کې مینې سره راټول کړي دي او د الله د دین لپاره د خدمت کولو روحیه راټول کړي دي نه څه مادي اقتصادي مصالح په منځ کې شته او نه تنظیمی او حزبي تړاوونه او ګرایشات په منځ کې شته د الله بندگان ځان غنو الله هم په خپل بندګۍ کې قبول کړي د الله لار ته د دعوت او د بلنې په هڅه او کوشش کې ټول راوتلی ورونه ما د تاسو په خدمت کې د قران کریم د آیاتونو مختلف ځایونو یو درې ټوټې وویل آیاتونه د بیلابیلو ځایونو نه دي او مفهوم تقریبا یو مشترک مفهوم افاده کوي او دا مفهوم د چې موږ او تاسو نن ورسره مخ یو په اولنی آیت کې ما د تاسو خدمت کې دی الله تعالی دا قول تلاوت که فرمای ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم تاسو شکر ده الحمدلله عالمان یاستئ صرف نحو باندې پیږي او د کلماتو په مدلولاتو باندې او په معانیو باندې پیږي علما وایي چې د لن ټکی چې رب العالمین دلته کارولای دی په دې کې درې قوي معناګانې پرتې دي همدا مفهوم په ساده ډول د الله په کلمه باندې هم تعبیرېدلی شو خو هغه قوت په دې معنا کې نه راته لکه کوم چې په لن کې راځي په لن کې و یو پکې د نفي معنا پرته ده نفي یعنی نه ناراضي کیږي لتانه يهود او نصارا تر هغه چې ته د دوی د دین پیروي ونه کوي نو یو پکې نفي پرته ده نوالی دویم په دې کې علما وایي چې په دې کې تأکید پروت دی تأکید په دې معنی چې رب العالمین په ټینګار باندې دغه مفهوم خپل بندگانو ته وایي چې ګوري دا څه د احتمال خبره نه ده د څه د اټکل خبره نه ده دا یو داسې یقیني خبره ده چې په دې کې د شک بيخي گنجائش نشته په ټینګار باندې رب العالمین فرمایي ګوري دا خلک له تاسو نه ناراضي کیږي ترڅو چې تاسو د دوی د ملت پیروي ونه کوئ د دوی د طریقې او د شریعت او د دوی د قانون پیروي ونه کوي تر هغه پر به د تاسو په خلاف د جګړه روانه وي چې هر څوک هم د لاسا کوي هر څوک هم پخلا کوي هر څوک هم تیر باسي دا د الله د دې قول سره په ټکر کې راځي لن دا یو احتمالي خبره نه ده په دې کې تأکید پروت دی د تاکید معنا کې پرته ده او درېمه معنا وایي چې په دې لفظ کې پرته ده هغه د تأبید معنا ده یعنی د تلپاتوالي د تلوالي ابدا هیڅ کله به در ناراضي نشي دا څنګه چې یو څو ورځې به ناراضي بیا به وروسته در ناراضي شي یا به یو څو ورځې سره دښمني کوي بیا به د دښمنۍ لاس په سر شي یا به یو څو ورځې تاسو په خلاف جګړه روانه بیا به دوی دا جګړه ودروي نه دا نه کوي دوی نه به راضي کېږي په یقیني ډول به نه راضي کېږي دې کې د شک ځای نه ده پاتې او د تل لپاره به نه راضي کېږي خو دا نارضایتي د دوی او دا جګړه د دوی د مسلمانانو خلاف دا به تر کومه پورې وي رب العالمین د دې یو حد ټاکلی دی الله فرمایي حتی تتبع ملتهم تر څو چې ته د دوی ملت ونه منې د دوی د ملت پیروي ونه کړي د دوی د ملت پیروي یعنی د حتی نه مخکې که یو منګه دوی به رانه ناراضه وي که د حتی نه یې واړولو الله دې نه کوي د دوی د ملت پیروي هم وکوله نو بیا به د موږ په خلاف جګړه درېږي په بل معنی جګړه به په هغه وخت کې د موږ په خلاف درېږي د دوی توطیه او دسیسې به هغه وخت د موږ په خلاف باندې توقف کوي د دوی دښمني به له موږ سره هغه وخت کې پای ته رسیږي چې کله موږ د دوی په لاره باندې روان شو تر څو چې لاره د دوی نه بیله وي تر څو چې شریعت د دوی نه بیل وي تر څو چې اهداف د دوی نه بیل وي تر څو چې قانون تګلاره د دوی نه بیل وي دا جګړه به دایمي او په دې باندې تاکید نه د ما خبره ده نه د تا خبره ده رب العالمین په خپل په تاکید او په تأبید باندې دا فرمایي چې دوی بل تاسو نه ناراضي کیږي ترڅو چې تاسو د دې په لار باندې روان نشئ علما د ملت معنا شریعت باندې کوي حتی په قوامیسو کې هم چې ما څونه وکتل څونه د عربي ژبې قوامیس دي او د اسلامی فرهنګ په معارف کې چې څومره ځای ملت استعمال شوی دی دا د دین شریعت او قانون او هغه لارې په معنا باندې استعمال شوی چې ډیر تګ راتګ ورباندې کیږي هغه لار چې ډیر تګ راتګ ورباندې کیږي خلک ډیر ورباندې ځي تګ لار ده د خلکو نو وایي چې د قران اعجاز په دې کې دا چې رب العالمین د کفارو ملت دلته یاد کړی دی د کفارو دین یې نه دی یاد کړی دین یو ټاکلې معینه معنا لري او د ملت معنا بیا تر دین پراخه ده په دې کې تګلاره ده په دې کې شریعت ده په دې کې قانون ده په دې کې د دوی عرف ده په دې کې د دوی معنوي ارزښتونه دي دا ټول د دوی په ملت کې د دې کې دوی تاریخ ده دا ټول په دې کې دي ځکه چې یو چا به ویل چې انګریزانو عیسایانو خو نن ورځ خپل دین خپله پرېښی دی نو موږ څنګه وربولي ورته نو خو ډېره برخه عیسایان عیسایت نه مني په خپل ایتیست یا ماده پرستان دي یا سیکولر دي ملحدان دي بیخي په هغه باندې دین باندې باور نه لري یا مازه نسبت ورته شته نور په عمل کې نه پلی کوي وای چې دوی خو خپل دین پریخي نو موږ څنګه وربولي ورته یو سوال به خلکو ته پیدا کېده چې عیسایانو خو نن خپل دین په خپل پریخي ده یا صهیونستانو یو خو يهودان دي یو بیا په دوی کې هغه سیاسي ډلې دي صهیونستان چې هغه د يهودیت په دې دین باندې هم چندان معتقد نه دي خو بیا هم د یو ډول دینی نشنلیزم په بنیاد باندې د خپل خلکو د خپل خلکو لپاره د یو دولت او د یو نظام او د یو نړیوال تفوق هڅه کوي هغه په خپل يهودیت نه مني د صهیونستان عملا یې نه مني ډېره برخه عیسایان عملا دین نه مني نو سوال به خلق ته دا پیدا کېده چې دوی خو خپل نه مني دوی خو خپل پریخه ده نو موږ څنګه وربولي ورته دلته دغه سوال خپل هم دغه آیت یې ځوابوي رب العالمین داسې نه دي فرمایلي حتی تتبع دینهم تر څو ته د دوی دین ونه منې نه بلکې الله فرمایي تر څو ته د دوی ملت ونه منې ملت د دوی قانون ده د دوی تګلاره ده د دوی پالیسی ده د دوی ژوندلاره ده د دوی هر هغه څه دي چې په هر زمانه کې دوی ور باندې راټولېږي او د هغې نه دوی د ژوند لپاره یوه بڼه او د قضایاو لپاره یو حل یو قانون ته نه جوړوي د نن زمانه ملت د دوی سید چې نصرانیت به نه وي نن د دوی زمانه د دې زمانه د دوی ملت هغه سیکولریزم ده د دې زمانه ملت د دوی هغه دیموکراسي ده د دې زمانه ملت د دوی هغه لیبرالیزم ده ګوري په غرب کې خلک په دین باندې چا سره جنجال نه کوي که څوک یهودای وي که نه وي یهودای په اسرایلو کې څه ممانعت ورته نشته که يهودیت نه مني څه ممانعت نشته اجازه ورکړي دی اوسېدل خو که څوک دیموکراسي نه مني اجازه نه ورکړي په غرب کې په امریکا کې یو څوک ساعت نه مني نه دی مني يهودیت نه مني نه دی مني خو که څوک دیموکراسي نه مني هلته د شپې تېرولو ځای ورته نشته که څوک سیکولرزم نه مني د شپې تېرولو ځای ورته نشته معنا دا نن دوی ته د دین په ځای باندې د مسیحیت په ځای باندې لیبرالیزم سیکولریزم دیموکراسي امغه قداست لري چې پرونه عیسایانو ته عیسایت درلوده یا نصرانیت ورته درلوده نن د دوی دین دیموکراسي ده نن د دوی دین سیکولریزم ده نن د دوی دین لیبرالیزم ده نن د دوی دین هیومنزم ده نن د دوی دین د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه ده چې د ټوله نړۍ وزرونه او لاسونه او پښې ور باندې تړلې دي د نړۍ د ټولو ولسونو نن د دوی دین د ملل متحد منشور ده نن د دوی دین هیومنزم ده او په امدې باندې د ولسونو سره دوی محاسبه کوي د امدغه سیکولریزم او دیموکراسي د خبرولو لپاره په زرګونو په لکونو فوزونه هر خواته لیږي ولسونه بمباروي وطنونه نیسي حکومتونه چپه کوي زندانونه د خلکو نه ډکوي ولی وای زه دلته دیموکراسي خبروم زه دلته ازادي راولم لیبرالیزم راولم ازادي په غرب کې هغه معنا نه لري لکه دلته چې خلک د خلکو په ذهن کې منګه ازادي د یو چا له تسلط نه خلاصېدلو ته ازادي وایي خود ارادیت ته ازادي وایي په غرب کې ازادي دې ته نه وایي الته ازادي له شریعت نه ازادي ته وایي له اله نه ازادي ته وایي له اخلاق نه ازادي ته وایي له شرعي قید و بند نه ازادي ته وایي الته دې ته ازادي وایي چې څوک دې د چا په شخصي ژوندانه کې په قطعي ډول باندې مداخله نه کوي که هغه رب وي او که د بند او که بنده وي الته د لیبرټي یا د لیبرالیزم معنا هم دغه ده چې نه د رب د چا په قوانینو د چا په حلال او حرام کې غرض کوي او نه د رب بندگان د چا په حلال او حرام کې غرض کوي دین بم خلک ځان په خپل ټاکی روانه روا بم خپل ټاکی د صحت او د سقم او د روا او د ناروا معیارونه بم ځان ته خپل ټاکی اله ته کې اجازه نشته دې شي ته دوی ازادي وایي نو دغه ازادي به موږ عراق ته ازادي ورکړو موږ افغانستان ته ازادي ورکړو موږ ولسونه آزادو دوی موږ له چا آزادوي موږ له يهود آزادوي موږ له هندوانو آزادوي موږ له مسیحیانو آزادوي موږ له بودایانو آزادوي موږ له فقر نه آزادوي موږ له مستبد حاکم نه آزادوي دوی موږ له یو نه نه آزادي دا خو ټول په موږ مسلط کوي دوی موږ له دین نه آزادول غواړي له اله نه آزادول غواړي له رسول نم آزادول غواړي له شریعت نم آزادول غواړي لکه خپل چې خپل ځان د فرانسې په انقلاب کې یا خپل تحریف شوی مسیحیت نه آزاد ک او بیا د دین په ځای باندې سیکولریزم راوسته او د پاترای په ځای باندې دیموکراسي راوستله او د حلال او د حرمت د حلال او د حرمت معیارونه د دین نه پرې خو د اکثریت ته راجع کړ چې اکثریت څه وګڼل هغه حلال چې اکثریت څه بد وګڼل هغه حرام دوی دغه ډول موږ غواړي چې د حق دین نه آزاد کړي لکه دوی چې د خپل باطل دین نه ځان آزاد کړي د ازادۍ پر رابطه باندې مختصره خبره تاسو دا وکړه چې د ازادۍ مفهوم د غربیانو په نسبت مختلف ده د هغه مفهوم نه چې موږ تاسو په خپل ټولنه کې لرو نن د دوی دین دیموکراسي ده نن د دوی دین لیبرالیزم ده نن د دوی دین هیومنزم ده نن د دوی دین البته د هیومنزم ټکی زه یادوم د دې په خاطر باندې چې د ورونو ذهن ته دغه مفهوم لږ واضح راشي هیومن انسان ته وایي هیومنزم یعنی انسانیت په ښکاره ظاهره په ساده نظر خو چورته ګور انسانیت یو ښه مفهوم دی د چا انسانیت نه خوښیږي خو الته انسانیت په دې معنی نه ده چې ته دې سړیتوب زده کې او د انسانانو غوندې گزاره دې وکوي انساني عالی کمالات او انساني عالی اخلاق دې په ځان پیدا دا معنی نه ده الته د هیومنزم یا د انسانیت معنی دا ده چې یوازې انسان من حیث انه انسان دی مقدس دی او دوی وایي چې د انسانان باید ټول سره په تساوي کې ووسی مساوات کې ووسی او د مساوات وی په هغه وخت کې راځي چې انسانان په خپل منځ کې د تفاضل یا د برتری او د کمتری دغه عوامل لمنځه یوسي او وی تر ټولو مهم عامل د برتری او د کمتری د ثابتولو د پار هغه دین دی په خلکو کې ځکه مسلمان وایي چې زه له ټولو نه غوړم ځکه زه مسلمان یم مسیحي بیا وایي زه خو د ټولو نه غوړم ځکه چې د مالا کفاره د ګناهونو شوی ده يهودي وي من نحن ابناء الله واحباؤه نو وي د دې لپاره چې انسانان ټول سره مساوي او په عدالت کې اوسېږي نو په کار ده چې د اختلاف عوامل لمنځه یوړل شي او د اختلاف او د برتري او د کمتري د عواملو یا د اختلاف د عواملو نه تر ټولو مهم عامل وایي څه شی د دین ده نو بناا ټول خلک د خپل دین پرېږدي يهودي د خپل يهودیت نه تیر شي نصراني د خپل نصرانیت نه تیر شي مسلمان د خپل اسلام تیر شي هندو د خپل هندویزم نه تیر شي بودای د خپل بودایت نه تیر شي وای سره ټولیږو باندې اوس په څه شي باندې وای په داسې یو شی به سره راټول شو چې په کې ټول مساوي د تام دوسترګي دي د مام دوسترګي دي د تا په ځم دوسوري لري د مام دوسوري لري تم په دوه خو ګرځي زم په دوه خو ګرځم د تم د لاسونه د دمام تم په صاحبانه ژوند دی زم نو بنان زو ته مساوي لکه څنګه چې ته محترم یې داسې زم محترم یې لکه څنګه چې ته ځان اعلی او برتر بولې دغه سمام برتر وبول ځکه تا غوندې ما کټ مټ دي تا غوندې ما نو دا عینا د الحاد نظریه ده ځکه په الحاد کې هم د ټولو ادیانو نفي ده او په هیومنزم کې هم د ټولو ادیانو نفي ده یو دین هم په هیومنزم کې نه چلیږي اوس همدغه ادبیات لګیا دي پښتو فارسی ته ترجمه کیږي د فلسفي بهیر په نامه باندې دلته په کابل کې خلک راټولېږي په جمعه جمعه باندې راټولېږي او دغه مفاهیم نوی نسل ته نوی ځوان نسل ته ور انتقالوي ترڅو ځکه دا هغه پرونی کمونستان دي په پرونی د دیالکتیک او د کمونیزم په نامه باندې خپل ملحدانه یا الحادي افکار وړاندې کول نن یې شکل او لیبل ورته بدل کړی ده نن یې هیومنزم په نامه باندې وړاندې کوي نو نن هیومنزم د دوی ملت ګرځیدل ځکه خو نن دوی په کار خلک مسیحیت ته نه راولي خو په کار دیموکراسي ته راولي په زور باندې خلک مسیحیت ته نه مجبوري خو د بمو بارودو د د 2500 د سټلایټ او د بارودو د زندان په زور باندې خلک د دیموکراسي منلو ته مجبوري ولسونه پوره پوره ولسونه لمن زوړي وې دا دیموکراسي مننه په میلیونونو انسانان له لوږې وژني اقتصادي بندیزونه پرې باندې لګوي وایي دا ډیموکراسي نه مني جوړ نظامونه د خلکو ړنګوي آزاد خلک په زندانونو کې ور اچوي ولې وایي دا ډیموکراسي نه مني نو نن ورځ د دوی تر ټولو مقدس مفهوم او ارزښت هغه دیموکراسي ده همدا نن د دوی ملت ده نو د دې د نن ورځې د مصداقونو او د واقعیتونو د حقیقتونو پر انا کې د دې آیت معنا دا کېدل شي چې تر هغه دوی له تاسو ناراضي کیږي تر څو چې د دوی ملت ونه مني ځکه د دوی ملت نن څه شي ده لیبرالیزم هیومنزم دیموکراسي وضعي قوانین دین له تاثیراتو نه ځان خلاصول دا د دوی دین دی دا د دوی ملت دی دا د دوی شریعت ده دا د دوی تګلاره ده دا د دوی ارزښتونه دي د همدې ارزښتونو د پاللو لپاره یې نړیوالې موسسې جوړې کړي د همدې ارزښتونو د پاللو او ساتلو لپاره په میلیونونو پوځونه هره خواته مصروف ساتي په میلیارډونو ډالر مصرفي ترڅو دغه خپل مفاهیم یا دغه ارزښتونه یا دغه ویلیوز چې دوی ورته وایي دا په خلق باندې وتپي په خلق باندې تعمیل کی او د دې په توسط ولسونه د خپل ځان تابع کی په بل آیت کې رب العالمین فرمایي ولا يزالون يقاتلونكم همیشه به دوی چې له تاسو سره به جګړه کوي حتى يردوكم عن دينكم تر هغه چې مرتد کی تاسو د تاسو له دین تاسو له خپل دین نه واړی ام مخکینی آیت کې هم د حتی نه ورسته هم دغه مفهوم راغلی عباراتو کې فرق په دې کې هم هم دغه مفهوم راغلی په عبارت کې فرق هغه مخکنی آیت شریف کې و چې دوی به تاسو نه راضي کیږي نه چې راضي کیږي نه ناراضه وي چې ناراضي جګړه وکړي او په دې آیت کې هم رب العالمین فرمایي چې دوی به همیشه وی له تاسو سره په جګړه کې د بلاغت علما وایي چې په دې آیت کې د تجدد استمراری مفهوم پروت دی تجدد استمراری دی ته وایي چې یو کار به مستمر بوي دوامدار بوي خو خپل بڼه او شکل به بار بار تبدیلوي جګړه به روانه وي او په مختلفو شکلونو کې کله به د پوز جګړه وي کله به بیا د اقتصاد جګړه وي کله به بیا د فرهنګ جګړه وي کله بیا د بندیزونو جګړه وي کله به د اخلاقو د اخلاقی مفاهیمو د لمنځولو او د نورو وارداتي اخلاقی مفاهیمو د تپلو جګړه په خلکو باندې کله به جګړه ته دوی جګړه ته دوی خپل راځي میدان ته کله به بیا په کرایه باندې خلک ورته نیولي کله به د داخلي خلکو په مټ باندې جګړه کوي کله به د همسایګانو په مخ باندې په مټ باندې جګړه کوي دا جګړې ته به دوی دوام ورکوي شکل به نه وای نه وای دا مفهوم ځکه زنن غواړم لږ غوندې بس تفصیل باندې تاسو خدمت کې عرض کوم چې مونږه د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته د داخلېدو په درشل کې 2014 کال دی امریکایان د څلور میاشتې بعد ووځي خو جګړه به نه درېږي دا جګړه به په یو بل شکل باندې روانه وي د جګړې به نوم بدلیږي د جګړې به عنوان بدلیږي د جګړې به عسکر بدلیږي د جګړې به حیثیت بدلیږي تاثیر به یې پراخیږي وضعیتونه به بدلیږي خو هدف به یې بیرته هماغه وي چې مسلمانان له خپل دین نه واړوي ولا يزالون هميشه به وي دوی يقاتلونکم چې قتال به کوي د تاسو په خلاف جګړه به کوي د تاسو په خلاف حتى يردوكم عن دينكم تر څو چې مرتد کی تاسو د تاسو له دین نه ان استطاعوا چې دوی دا کار وکول شي اصلي هدف ګوري په دې دواړو آیتونو کې د کفارو د جګړې او د کفارو د دښمنۍ لمنګ سره هغه دا ده چې موږ باید دوی خپل دین نه واړو موږ باید د دوی د کوششونو او د دوی جګړې په نتیجه کې کافران شو که نه کافران کېږو دا د دوی طریقه نه منو د دوی تګلاره نه منو د دوی قوانین نه منو د دوی تړونونه نه منو د دوی تپل شوي حکومتونه نه منو د دوی لخوا نه رامعرفي شوي حاکمان نه منو د دوی لخوا نه جوړ شوي قوانین نه منو د دوی لخوا نه رالیږل شوي نصابونه نه منو نو په موږ به زندانونه ډک وي موږ به ترهګرم یو موږ به بیرته پاتې یو موږ به تنگ نظر یو موږ به وحشیان هم یو موږ به هر څه یو خو کوم په کوم ورځ باندې د دوی ومنه په هغه ورځ به بیا موږ منځلار یو په هغه ورځ به موږ پر مختګ ولام یو مترقی به یو په خلک به یو د نړۍ په اصول به خبر یو په هغه ورځ به بیا دوی د موږ په ستاینه باندې نه مړي رب العالمین ربل آیت کې فرمایي چې ما تاسو خدمت ته عرض کړ ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سوا دا کافران دا منافقان دوی دوست ګڼي غوره ګڼي دا مینه یې ده له دې خبرې سره چې کاش کې تاسې هم داسې کافران شئ لکه دا دوی چې کافران دي نو بیا به څه چل شي فتکونون سوا تاسې او دوی به سره برابر شئ اوس دوی کوشش څه شي کوي د دوی تر ټولو لوی هڅه هم دغه روانه ده چې په هر څه کې دوی موږ د ځان غوندي کوي په قوانینو کې د ځان غوندي هغه دیموکراسي چې په امریکا کې د هغه په افغانستان کې وچلې په رسم او رواج کې د ځان غوندي کوي په لباس کې د ځان غوندي کوي په سیاست کې منګه د ځان غوندي کوي په پوزونو کې منګه د ځان غوندي کوي د چا سره چې دښمنی کوي په هغه کې باید موږ هم لکه د دوی غوند لاغه سره دښمنی وکړو ا د دوی دښمن باید خپل دښمن وګڼو ا د دوی دوست باید خپل دوست وګڼو ا د دوی ائتلاف باید خپل ائتلاف وګڼو ا د دوی مخالف باید خپل مخالف وګڼو فتكونون سوا بیا به تاسو د دوی سره برابر شئ او دوی چې اوس د اسلام لپاره کوم تعریف وړاندې کړی دی نوې تعریف هغه وایي اسلام معتدل او منل شوی اسلام هغه دی چې د نړیوالو قوانینو او اصول او د نړیوالو او اصول او قوانینو په چوکاټ کې د نړۍ له خلکو سره یو ځای وچلیږي همدغه معنا د فتکونو نه سوا تاسو هغه سره یو شی شي نو چې موږ او دوی په یوه لاره سره روان شو نو بیا اسلام څه شی شو کفر څه شی شو یهودیت بیا څه شی شو نصرانیت بیا څه شی شو الهي دین بیا څه شی شو دا خو بیا ټول سره ګډ وډ شو اصلي هدف د دوی دا دی چې مسلمانان کافر کړي خو اوس دا چې خلک به کافر کوي څنګه د سوټي په زور خو خلک نه کافر کیږي په خلکو کې ایمان ده په خلکو کې د قرباني جذبه ده په خلکو کې د مقاومت روحیه ده په خلکو کې د خپل ارزښتونو سره وفاداری ده په خلکو کې جذبه ده په خلکو کې اخلاص ده په خلکو کې میړانه ده په خلکو کې خپل تاریخ او خپل ارزښتونو ته وفاداری موجوده ده نو دا خو په اسانه باندې نه پرېږدي او د جنگ په نتیجه کې هم نه پرېږدي نو بیا دوی به نور شیطانی لارو چارو نه کار په نورو داسې ذرایع او وسایل او لارو به راځي را مخامخ کېږي به چې ولسونه ورباندې نه پوهېږي تر څو چې عام ولسونه ورباندې پوهېږي دوی په خلکو کې ډېر کار کړی دا چې څنګه دوی خلک په خپل دین باندې په خپل قوانینو باندې په خپل شریعت باندې په خپل پالیسي باندې په خپل بین المللي او ملي تړونونو کې شاملولو باندې څنګه د ځان سره خلک یو ځای کوي د دې یوازې یو څو مثالونه تاسو خدمت ته عرض کوم دا جګړه د دوی یوازې د توپ او تانګ د بم او د باروت او د زندان جګړه نه ده دا جګړه نور اړخونه لري او د دغه نورو اړخونو په هکله نن د تاسو په خدمت کې څو خبرې زه عرض کوم او دا چې دا ولسونه دوی څنګه له ځان سره کړل د دې څو مثالونه درته وایم تاسو وګورئ چې څونه هیوادونه یو وخت کې غربیانو نیولي یا روسانو نیولي که هغه برتانویانو نیولي وو که هغه ایټالویانو نیولي وو که هغه فرانسویانو نیولي وو که هغه اسپانیا نیولي وو که هغه روسیې نیولي وو که نورو اشغالګرو دولتونو نیولي وو چې دا څومره اسلامي دولتونه یو وارې دوی نیولي دي او هلته یې څه موده پکې تېره کړې لس کاله شل کاله دېرش کاله سل کاله یو سلو دېرش کاله دوه سوه کاله لږ په هند کې چې تېر کړ چې دا څومره هیوادونه دوی نیولي او بیا ترې نه وتلي دي په هغه یوه کې هم بیا د الله شریعت نه دی راغلی د ازادۍ نه وروسته هغه ولسونه ازاد شوي دي تش په نامه انګريز ته نه کډه کړې ده روسي ته نه کډه کړې ده فرانسوي ته نه کډه کړې ده ایتالوي ته نه کډه کړې ده خو بیا د الله دین او د الله شریعت هلته نه دی راغلی د لسګونو کلونو په تېرېدلو باندې بیا هلته اسلامي شریعت نه دی راغلی د خپل اسباب او عوامل لري چې وروسته به خبره ور باندې وکړو د دې لپاره چې دا مثالونه یې لږ روښانه کړو ګوري فرانسه د الجزایر نه ووتله په الجزایر کې د لسګونو کلونو په تېرېدلو بیا شریعت رانغی بیا اسلام رانغی حتی که د دیموکراسي او د انتخاباتو له لارې نه هم واک ته ورسېدل بیا هم چا واک ورنه کول دا خلاصه کوي چې د جهاد له لارې دی ورسېږي دا خلاصه کوي چې د بیعت له لارې دی ورسېږي د اسلامي شریعت د اصول او د اسلامي سیاست له لارې دی ورسېږي د غربي دیموکراسي له لارې چې اکثریت وګاټه بیا هم الته اسلام راغی تاسو وګورئ ترکیه چې په کوم ورځ باندې انګريزانو پریخه ده او د خلافت نه د ترکیه په سیکولر جمهوریت باندې اړول ده د مصطفی کمال اتاتورک د وخت نه را دی خواته ترکیه کې بیا د لسګونو کلونو په تیریدل اسلام رانه نه یوازې دا چې اسلام پکې رانغی ترکان ترکیه امدا اوس هم لګیا دی زارۍ کې اروپا ته چې موږ د خپل لکۍ په حیث باندې قبول کړو یو چا خبره کړې وای مسلمانان غواړي چې له ترکیه نه د سر تاج جوړ کړي ترکان نه مني او ترکان غواړي چې د اروپا لکې شي اروپایان نه مني مسلمانان غواړي چې د عثمانیانو له ترکیه نه چې جوړ کړي د سر تاج جوړ کړي ترکان نه مني وای نه موږ تاسو سره نه موږ په اروپا کې پراته موږ د ناتو عضویت لرو موږ د اروپایي اتحاد غړیتوب غواړو او ترکان بیا د اروپا نه غواړي چې موږ د تاسو د لکۍ په حیث باندې قبول کړي اروپایان نه مني تاسو کله تاسو اسلام څخه 500 کلونه زیات شو د اړیزه ورته ورکړي ده تر څو په اروپایي اتحاد کې نه مني نن په سبا نن په سبا ورسته ورځي ولی ځکه هغه په دې پیږي چې ترکان لا تر څو ټول نه دي کافر شي په دې خلکو کې لا تر څو پر ایمان بڅري پاتې دي همداسې وګورئ تاسو عراق د انګریزان نه آزاد شو بیا اسلام ورکې رانه یمن د انګریزان نه آزاد شو بیا اسلام اسلامي شریعت ورکې رانه مصر د انګریزان نه آزاد شو بیا اسلامي شریعت ورکې رانه د هند د نیمې وچې هیوادونه د انګریزانو نه آزاد شول بیا اسلام او شریعت ورکې رانه لیبیا د ایټالویانو نه آزاد شو اسلام ورکې رانه المغرب مراکش دا د اروپایانو نه د فرانسویانو او د اسپانویانو نه آزاد شو بیا اسلام مخکې رانغی مالیزیا آزاد شو بیا اسلام مخکې رانغی افغانستان آزاد شو بیا اسلام مخکې رانغی تاجکستان ازبکستان قزاقستان قرغیزستان ترکمنستان چچنستان تاتارستان دا ټول د مسلمانانو ځمکې دي دا د روسیې نه یو زیاته برخه پرته له چچنیا او له تتارستان نه دا نور ټول آزاد شول تش په نامه په اسلام کې رانه دا څه وجه ده چې ازادي راځي اسلام ورکې نه راځي خلک د ازادۍ په نامه باندې خپل بیرغ پورته کوي د ازادۍ ورځ یې لمانځلی کېږي د ازادۍ سرنۍ یې غږېږي د ازادۍ مناسبتونه یې پالل کېږي خو شریعت بیا ورکې رانغی خلک بیا ورکې ازاد نه شو قوانین ورکې ازاد نه شو نظامونه ورکې ازاد نه شو پالیسۍ ورکې ازادې نه شوې خلک د خپل ارادې او د خپل حاکمیت خاوندان پکې نه شو دا وجه څه شي وجه دا ده چې مسلمانانو ازادي و نه پاللی شوه ځکه چې دوی د ازادۍ لپاره یوازې پوځي جګړې کولې او پوځي جګړې دومره وګدې شوې چې نور مستعمرونو مصارف نشو پرې کولای هغه نور باید د پوځي جګړې بدلې کړې خو دا پوځي جګړې هغه په هغه وخت کې بودرولې او واکې د ولسونو ممثلینو ته ورپرې خو ده چې دوی پکې یو بل نسل روزلی و هغه نسل ته د ارڅ ورپرې تر هغه صبر پکې وکړه وکړه وکړه ترڅو یو دوه درې څلور نسله داسې نسلونه یې دلته په خپل فکر په خپل فرهنګ په خپل عقیده په خپل نظام په خپل سیاست په خپل ژبه په خپل ارزښتونو باندې دلته وروزل چې بیا که انګريز لاړه که فرانسوي لاړه که برتانوي لاړه که ایتالوي لاړه که روسي لاړه د پات خلکو د ولس خپل خلکو چې د هغه په لاس روزل شوی و امغه قوانين تر هغه لا په سخته بڼه باندې نورم روان وساتل جاری او حاکم وساتل بلکې تر هغه شینسترګو انګريزانو او شینسترګو روسانو دغه تورسترګي روسان او تورسترګي انګريزان ډیر قسی القلب ډیر سخت زړی ډیر وحشي ډیر بې مروته ډیر ظالم ډیر غله ډیر ټګان ډیر مختلسین په میلیارډونو روپۍ په خپل منځو کې سره ووهي په کلونو کلونو باندې د ولسونو په سرنوشت باندې دوه پارټي درې پارټي لوبي کوي بس یو یو تور پرېږدي د دنو بچ بیا هغه څو ورځې عايش پیو کوي بیا دابل تور پرېږدي بیا بیرته راوګرځي بس په دې ترتیب باندې د ولسونو په احساساتو دغه په عواطفو دغه په اقتصاد باندې لوبي کوي په لکونو په میلیونونو ډالر یوازې تش په نامه په انتخاباتو باندې ولګوي دیوالونه رنګ کی پارچې چاپ کی یو یو یو یو یو طوفان جوړ کی چې ګوري بیرته یوازې کته بدل شي نور خر نه غوښړي په نوبت باندې کله یو رامخ شي کله بل رامخ شي کله یو رامخ شي کله بل رامخ شي په کلونو کلونو باندې محدود پارټي وي محدود محدود چیرې هغه د مسلمانانو سرنوشت باندې حاکم وي دلته او هغه لوی قرباني کوي دا ولی ځکه چې منګه جګړه یوازې فوزي جګړه کوو عسکري جګړه کوو د بمو د بارود او د شهادت او د زندان سختۍ ګالو خو د فکر سختۍ نه ګالو د علم سختۍ نه ګالو له ملت سره د صبر کولو سختۍ نه ګالو خپل خلک په ځان پسې روانولی نه شي پردي له کاناډا نه له استرلیا نه له امریکا نه له فرانسې نه له جرمني نه راځي د تا د ولس خلک د تا د کلی خلک د تا د جماعت او د محلې خلک د تا د مکتب او د پانتون خلک په خپل ځان پسې روانولی شي خپل مفاهیم خپل ادبیات خپل کتابونه خپل نصابونه دا ورته راوړل شي دا ورته ترجمه کول شي بلکې په خپل ژبه یې ورخودل شي نظام ورته ور جوړول شي ترڅنګ درېدل شي خپل د تا په میلیونونو ولس په خپل ځان سره روانول شي من خپل ولس سره د تفاهم په ژبه باندې نه پیږو من خپل ولس خپل دین سم نشور خودلای من خپل ولس ته خپل مفاهیم خپل ادبیات خپل فکری ادبیات خپل ارزښتونه دا نشور معرفي کوله همدغه وجه ده چې خلک په من کې هغه کشش او جذابیت نه ویني چې په من پسې را روان شي من له خلکو نه فاصله نیولې من خپل دین خلکو ته سم نشو بیانولای د خپل دین محاسن خلکو ته سم نشو بیانولای نسلونه نشو روزلای په تعلیم او تربیه کې د منګ نیمګړتیا ده په فکر کې د منګ نیمګړتیا ده په فرهنګ کې د منګ نیمګړتیا ده په ذهني او فکری قناعتونو کې د منګ نیمګړتیا ده ترڅو چې منګ دا شیان نوې اصلاح کړي منګ به خپل ګټل انقلابونه تل همداسې بایللی منګ پرون روسانو ته ماته ورکړه وطن هم ته آزاد کړ کمونستان هم مات کړ او کمونیزم موږ مات کړای نه ده د کمونستانو نظام هم مات کړ ته د کمونیزم عقیده هم د چا له ذهن نه ویستلې نه ده تاسو ما ته وښیي که تاسو چا اورېدلی چې یو کمونیست علني توبه ویستله او ویل چې پرون زه کمونیست وم کافر وم نن له کمونیزم نه چې کفر ده زه توبه وباسم مسلمانېږم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله داسې کومه پېښه تاسو چېرته اورېدلې ده چې کمونیست مسلمان شوی موږ د خلکو له ذهن نه کمونیزم ونه ویستلی شو ماغه د چې پرون یو ډول کافر و نن بل ډول کافر و پرون ځان ته پرچمای ویلې خلقې وي نن ځان ته دیموکرات او لیبرال وایي پرون د ماسکو نه راته نن د واشنگټن او د پاریس نه دی بن نه را روان دی راځي نو مشکل دا دی ورونو چې موږ تاسو ترڅو چې د مفاهیمو جګړه نه وي ګټلې ترڅو چې د عواطف او د احساساتو جګړه موږ نه یې ګټلې ترڅو چې د قوانینو جګړه موږ نه یې ګټلې ترڅو چې د علم او د ذهني قناعتونو د قلبي قناعتونو جګړه موږ نه یې ګټلې دا ولسونه به هر چا په هره زمانه کې د موږ نه همداسې بېلېږي دا اوس وګوري دا چې دوی ملي اردو بولی چې دا دوی ملي پولیس بولی چې دا دوی ملي امنیت بولی او د دښمن په صف کې ولاړ دي د دښمن د بیرغ لاندې ولاړ دي دښمن ټوپک ور کوي دښمن برنامه ورته جوړي دښمن روزنه ور کوي دښمن امتحان ورنه اخلي دښمن معاش ور کوي دښمن تربیه ور کوي دښمن رتبه ور کوي ورته دښمن تزکیه کوي دا خلک خو څه په ارغمال کې دوی سره پراته نه دي هر یو په خپل ورغلي دي هر یو عریضه لیکلې ده هر یو واسطې لټولې دي هر یو هلته د هغوی سره قرارداد امضا کړی ده دا خو په خپله خوښه ورغلي دا ولې د تا سره نه راځي د ده سره ورځي په لکونو خلک دته ورځي مشکل دا دی چې موږ د خپل ولس په اسلام باندې سم پوه کړی نه دی د موږ په محراب کې خلل شته د موږ په منبر کې خلل شته د موږ په نصاب کې خلل شته د موږ په دعوت کې خلل شته موږ اسلام چې د محاسنو دین ده اسلام چې د فضایلو دین ده اسلام چې د علو دین ده د برتری دین ده دا منګه کما حقه نه خپل پیژندلای نه خلکو تور معرفي کړي د اولویاتو نه یې منګه په ثانویاتو او په نورو مراتبو کې شیانو باندې مشغول شوي دعوت موږ نه پاتې د توحید مسائل نه موږ نه پاتې خو په ادبي او لغوي مسایلو کې په کلونو کلونو موږ مصروف یو په غیر مسمر شکل باندې موږ امدغه علوم دغه چې کوم علوم اعلی ورته وایي یا دي وسیلې علوم دي که صرف ده که نحو ده که منطق ده که بلاغت همدا هم په غیر معاصر شکل باندې موږ وایو کاش کوم په داسې شکل ویلی چې موږ صرف او نحو منطق او بلاغت او دا شیان ټول ویلی بیا موږ ښه ترجمه کولای شوی عربی ته یا له عربی نه یا هم ښه لیکنه ورکه کولای شوی یا هم ښه خطابه ورکه کولای شوی یا هم ښه پیغام خلکو ته پکې رسولای شوی یا د خلکو په پیغام باندې ښه په باندې پوهېدلی شوی منګه په نصاب کې مشکل لرو منګه عموما په فهم کې هم مشکل لرو همدغه وجه ده چې پردي راشي دلته خپل مفاهیم د منګه ولسته د منګه ځوانانو ته د منګه خزو ته د منګه پیغلو ته د منګه مامورینو ته ورورسي او بل اخره د قناعت په نتیجه کې هغه سره یو ځای شي یا د ډالر او د پیسو په بدل کې خپل ولا خپل عقیده خپل وطن دا هغه باندې خرڅ کی او به تر د خپل ملت او د خپل دین په خلاف د دښمن په صف کې ودرېږي ولی ځکه چې مشکل په دې کې ده چې دا خلک موږ سم پوي کړي نه دي دوی ته موږ د اسلام محاسن سم بیان کړي نه دي نو ترڅو چې دغه د خلل نقطې موږ نه معلومې کړي او په دې باندې مغور نه کړي د دې تلافي نه کړي تر هغه پورې به دا ترخی تجربه بیا بیا تکراریږي انګريز به زی روسي به راځي څو خلک به د انګريز سره د لاټيانو په نامه دريږي بیا به انګريز یې بیرته بیا کوم روسان راځي هغه سره به د کمونستانو په نامه دريږي بیا به کمونستان ماتې خوري روسان به ماتې خوري بیا به امریکایان راځي هغه سره به دیموکراتانو په نامه باندې دريږي د حقوق بشر په نامه ملاتړو په نامه باندې به دريږي او دا سلسله به همداسې تداوم پیدا کوي ولی ځکه چې دلته یو خلل یو خالیګا موجوده ده دغه خالیګا دښمن په خپله ګټه باندې استعمالوي منګه د علاج په تلاش کې نه یو ورونو د دونه هیوادونه چې ما تاسو ته یاد کړل چې د انګریزانو نه د فرانسویانو نه د روسانو نه د برتانویانو نه د جرمنیانو نه ایټالویانو نه د دې ونه آزاد شوي او بیا بیرته اسلام ورکې نه دی راغلی نو موږ خو هم یو څه مستثنا ولس نه یو موږ هم دا د آزاد پوځي ازادۍ د پوځي کامیابی په درشل کې یو خو دا چې موږ دې د دغه قاعدې نه مستثنا یو نو آیا په موږ کې کومه داسې ځانګړتیا ده چې موږ به مستثنا شو موږ خو پرونه مستثنا نه شو موږ خو روسان مات کړ خو اسلامي حکومت هم جوړ نه کړی شو روسان مات شو کمونیزم مات شو په ځای باندې داسې او د دربدرۍ او د وحشت او د ظلم او د ناروا او حکومت راغی چې انسانیت ته نعوذ بالله نارې وهي د طالبانو تجربه نه وی راغلی د پخوانی جهاد یارانو خو موږ شرمولی وو د مخو جهاد قربانۍ د ارڅ او بولا وکړي وي اوس طالب مجاهد د امریکا په مقابل کې جنگیدونکي د امدې فتنې د امدغه مشکل سره مخ دی او لکه مخکې چې ما تاسو په خدمت کې عرض کړ په تیر درس کې چې هغه توتیه چې په لسګونو تنظیمونه یې په ځان کې جذب کړي او ویلې یې کړي او هغه بیا له سره په نوي قالب کې په نوي ډیزاین کې په خپل صف کې ودرول موږ او تاسو د هغې نه په امام کې نه یو موږ هم د همدې فتنې سره مخ کېدونکي یو نو په کار دا ده چې موږ په دې مفاهیمو باندې غور وکړو او ځان په باندې پوه ورونو یو بل خبره دی یادول وړ دغه ده چې د افغانستان سیاسي او جهادي اجتماعي او دینی وضعیت دا تر منګ انګریزانو ته تر منګ اروپایانو ته امریکایانو ته خور معلوم شوی دی هغوی د دې په ارزښت باندې پوهېږي نو ځکه خو یې ټوله دنیا له ځان سره ملګرې کړه په داسې حال کې چې افغانستان یو موټی هیواد ده او د کلشنکوف او د داشکې نه پورته وسله پکې د چا سره ونه خو د دغه یو موټی هیواد د دغه کمزوري بې وسلې د دغه غریب او فقیر ولس لپاره یوازې امریکا نه بلکې امریکا راغله برتانیا راغله فرانسه راغله ایټالیا راغله اسپانیا راغله جرمني راغله او نور چې د دوی څومره ملکونه هغه د دوی ائتلافیانو دا ټول سره راغله د سیمې هوادونه د ځان سره ملګری کړو بین المللي تړونونه د ځان سره ملګری کړو ناټو راغله دا ولې دا پلان او ترتیب موږ ته دونه لوی ونیو ځکه چې په موږ کې همدومره لوی استعداد موجود دی خو موږ پرې خبر نه یو په من کې همدومره لویه ویره موجوده ده یا له منګه همدومره لویه ویره د دوی په زړونو کې موجوده ده په منګه هغه نشو سم تشخیصولی راځي دغه یو څو مثالونه درته وایم په نړۍ کې چې څومره جهادي حرکتونه نن روان دي د دې ټولو سرچینه د افغانستان نشي که تاسو هم دا اوس بالفعل په المغرب الاسلامي د افریقا په مغرب کې اسلامي حرکتونه یا جهادي حرکتونه وګوري په هغه الجزایر کې دي که هغه په تونس کې دي او که هغه په المغرب کې دي که هغه په صحرا کې دي که هغه په لیبیا کې دي چې دا څومره د جهادي حرکتونو مشران دي دا ټول مشران دلته په افغانستان کې د روسانو په مقابل کې راغلي د افغانانو په کورونو کې اوسېدلي د افغانانو په خاور کې اوسېدلي د افغانانو سره په جبهاتو کې اوسېدلي د افغانانو په ولایتونو کې اوسېدلي په ځانونو پورې د افغاني ولایتونو نمونه پیوند کړي دي چا ځان پسې بلخي نوم پیوند کړی چا ځان پسې کابلي پیوند کړی چا ځان پسې قنداري پیوند کړی چا په ځان پسې مثلا یو یو بل نوم پیوند کړی د خلکو سره دلته کلونه کلونه تیر شي له دې ځنه چې بیا تللی دي بیرته الته دغه افکار او دغه نظریات وړي دي او الته خلک په دغه لار باندې روان کړي دي یعنی تاسو وګورئ د دې مثال په هغه کې وګورئ تاسو عربي مملکتونو کې چې څومره دي جهادي حرکتونه چې څومره دي کپاغه عراق کې دي کاغه په نور شاوخوا تسیمو کې چې څومره دي حتی الته د مجاهدینو لباس چې تاسو وګورئ نو د غوی د افتخار وړ او د اعزاز وړ لباس کوم یو دی د افغانانو لباس تاسو په نړۍ کې اوس ګورئ چې چیرته هم مجاهدین دي د مجاهدینو لباس د چا لباس دی د افغانانو کمیس پاتې د افغانانو لباس د افغانانو پکول د افغانانو خولې د افتخار په حیث له ځان سره وړي که تاسو په عراق کې د لوی د جهاد تجربه وګورئ د دې د افغانستان نه روزل شوي خلک ورغلي دا د تاسو په کور کې د تاسو په کلی کې د تاسو په غیږ کې د تاسو په دسترخوان د تاسو د ولس په غیږ کې دلته د مهاجرینو په حیث باندې د مجاهدینو په حیث د شاګردانو په د مسافرو په حیث دلته اوسېدل دنیا دا نه غواړي چې دغه یو آزاد ملک دغه یو آزاد ولس دغه یو آزاد قوم د پزمکه کې وجود ولري چې هغه د امریکا دښمنان وپالل شي یا د هغه الته د امریکا د دښمنانو او د کفر د دښمنانو د يهودو د نصاراو د دښمنانو دلته یو څو شپې گزاره وشي نو هغه ته افغانستان ور معلوم دي چې افغانان ور معلوم دي د افغانانو د نه تسخیرېدلو عوامل ور معلوم دي چې افغانان ولې نه تسخیرېږي ځکه افغانانو کې دلته څه مفاهیم داسې موجود دي چې دوی د دښمن په مقابل کې دري جهاد ازادي هجرت د شهادت سره مینه د قربانۍ او ګالل د زندانونو ګالل په نیمه ډوډۍ باندې صبر کول دښمن ته نه تسلیمېدل هسکه شمله قرباني دې مسایل سره افغانان آګا دي د سر بلد دي د نور ولسونو خلک د کلونو کلونو دعوت په نتیجه کې هم دا شیانو ته نه آماده کیږي خو افغانان رب العالمین فطرتا د شیانو ته آماده کړي دي دا شیان د دوی په زړونو کې دي د دوی د ژوند برخه ګرځېدلې دي د چنګیز د زمانې نه د انګریز د زمانې نه د روسانو د زمانې نه د امریکا د زمانې ځکه خو دا ولس به نه به څوک کی هر دښمن چې راشي یو کال نیم یو میاشت دوه لږ د اضطراب غونې وخت یو وروسته ګوري چې نسلونه نسلونه یو د جبهاتو ته راوځي دا دوی ته ور معلوم دی نو ځکه دوی یو لوی ائتلاف جوړ کړ چې دغه لوی ائتلاف مختلف وظایف په غاړه باندې واخلي څوک یې عسکري وظیفې په غاړه واخلي څوک یې پولیسي وظیفې په غاړه واخلي څوک یې استخباراتي وظیفې په غاړه واخلي څوک یې عدلي وظیفې او د قوانینو جوړول او د قوانینو تعدیلول دا په غاړه باندې واخلي څوک د بشر د حقوقو او د ښځو د حقوقو تحریکونه دا په مخ باندې بوزي څوک تعلیم او تربیه بدلول په مخ باندې واخلي څوک د ځوانانو بیلارې کول دا په مخ باندې واخلي په غاړه باندې واخلي نو دوی د لوی ائتلاف په دې خاطر باندې جوړ کړ چې ترڅو د افغانانو د ژوند مختلف اړخونه احتوا کړی شي راوي نسی او بلا بیل د هغه د وګړي مودې معالجه وکړي ترڅو له افغانانو دغه معنوي ارزښتونه او دغه د دغه ارزښتونه چې په دوی کې د مقاومت روحیه پیدا کوي دا لمنځه نیسي نو دا جنگ د دې عسکري جنگ ترڅنګ نور فکری عقایدی دینی سیاسی اجتماعي تعلیمی اړخونه لري دغه اړخونه دوی څنګه سمبال کړي دي لمنګ نه څنګه شاړ پاتې دي څنګه لمنګ نه دغه خانه خالی پاتې دي څنګه دوی دکې کړي دي دا هغه موضوعات دي چې موږ تاسو باید ورته متوجي اوسو کنه دا مشکل به بیا بیا تکراریږي ورونو د غربیانو او د کفارو په مجموع کې د غوی له افغانانو سره په دې خاطر دښمني نه ده چې دوی افغانان دي رنگونه یې غنم رنګ دي او قدونه یې درمیانه دي نه په دې خاطر دښمنی ده چې دوی د اسلام نظام غواړي که دغه د اسلام نظام فرانسویان وغواړي د فرانسویانو سره به همداسې دښمني کوي که دغه د اسلام نظام عراقیان وغواړي عراقیانو سره به همداسې دښمني کوي که دغه د اسلام نظام سوریه والا وغواړي هغه سره به هم دښمني دا د اسلام نظام من حیث قانون من حیث شریعت من حیث دستور من حیث سیاست که هر څوک غواړي او د ځمکې په هر برخه کې غواړي هغه سره به ټول دنیا به په خلاف راټول تاسو ولې په مالی کې چې خلک یو څو راټول او موږ شریعت باندې فیصله کول غواړو موږ اسلامي نظام غواړو ټول دنیا ورته یو په عراق کې راپورته شو موږ اسلامي نظام غواړو ټول دنیا ورته دوباره اتحاد وکاو په سوریه کې راپورته شو ټول دنیا ورته اتحاد وکاو په افغانستان کې راپورته شو ټول دنیا ورته اتحاد وکاو او تقریبا دا د 14 کال شو چې مسلسل په جنگ کې ورسره اخته دي او په دې جرم باندې افغانان دبي چې تاسو اسلامي نظام ولې په بل څه لمن سره ورانه نه ده موږ سره په دې ورانه ده چې موږ اسلامي نظام غواړو دغه اسلامي نظام دوی ته په هیڅ قیمت به منلو نه ده همدا اوس د غرب رهبران په ښکاره باندې په خپلو بیاناتو کې دا وایي چې په قطعي ډول باندې موږ د اسلامي دولت او د اسلامي نظام د اسلامي امارت اجازه نشو ورکولی ولی ځکه چې دوی د ټول دنیا خلک په خپل قوانینو په خپل تړونونو په خپل میثاقونو په خپل نصابونو په خپل نظامونو يرغمال کړی دي د خلکو دارایی د خلکو شتمنۍ د خلکو زیر زمین سر زمین شتمنۍ دا ټول تاراج کړی دي او دا ولسونه داس په خپل قوانینو باندې تړلې دي لاسونو په خې د دوی ورکلک کړی دي چې څوک نه ځان نشي خوځولای خو چې وخت اسلام راځي دا نړۍ به بیرته دوه قطبه کیږي اوس خو دی د میلیارډونو بلکې د تریلیونونو ډالرو په قیمت باندې دا د نړۍ سیاسي نظام یو قطبه کړی یو طرف کړی ده په دې مسایلو باندې دا څوک پوهیږي چې هغوی دغه نړیوال روابط یا د ولسونو ترمن سیاسي روابط او نور تعاملات په علمي لحاظ په منهجي لحاظ باندې وای نو هغوی ته یو قطبي کول او د قطبي کولو د دې مسایلو هغه معناګانې ښې ور معلومېږي دوی په تریلیونونو یعنی په زرګونو زرګونو میلیارډ ډالر باندې د نړۍ نظام داسې کړی چې خلک باید ټول امریکا ته وګوري چې امریکا څه کوي دوی هم هماغسې وکړي امریکا څه اشاره ورته کوي دوی هم هماغسې ومني خو که یو بل نظام را پیدا کېږي هغه وایي چې زه اسلام غواړم زه ملل متحد نه غواړم زه اسلامي حقوق غواړم زه د تا لخوا نه هغه د شر حقوق نه غواړم چې ته ورته د بشر حقوق وایې وای هغه نه غواړم زه قران حاکم اول غواړم زه حدیث حاکم اول غواړم زه اسلامی فقه حاکم اول غواړم زه خپل خزه په هغه ترتیب باندې جوړول غواړم ساتل غواړم چې زه غواړم د ما خزه غواړي زه د ما او حقوق تور ته غواړي ابل ورځ د ناتو د فوج اعلی سر قومندان وای چې کومنګ له افغانستان نه لاړ شو په افغانستان کې به د خزو حقوق پایمال شي نو دا د منګ د خزو حقوق دوی راته ساتي دوی اجازه راکوي چې موږ د دوی د حقوقو د ښځو حقوق ورته وساتو په هغه ترتیب چې موږ یې غواړو خبره دا ده چې دوی په ډیرو کوششونو په ډیرو پوهنتونونو په ډیرو دعوتونو په ډیرو فرهنګي فکری مصارفو او په تریلیونونو ډالرو باندې دا دنیا یو قطبي کړې ده پادشاهان صدراعظمان وزیران قوانین بانکونه پوهنتونونه وزارتونه اقتصاد د ارت څه په خپل محور باندې څرخوله او چې بل هر څوک راځي او د اسلام په نامه باندې هغه اصلي محور بیرته بیا را ژوندی کوي او مسلمان ولتونه ولسونه مسلمان قومونه مسلمان هوادونه بیرته په شریعت باندې راولي دا د دوی لپاره د منلو نه او امدغه د هغه آیتونو معنا ده چې په شروع کې ما د تاسو خدمت کې تلاوت کړو الله فرمایي ولن ترى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ترڅو چې د دوی طریقه ونه مني نن د دوی طریقه هم دغه دغه وي چې موږ په کلونو کلونو بلکې په سلګونو کلونو خواري کړي خلک هم روزلي مصارف هم کړي دي او قسمه قسم وسایل هم استعمال کړي ترڅو له مسلمان نه دا خبره هېره کړي چې ته شریعت تطبیق کړي مسلمان تم په ځین کې دا خبره ورچولې شریعت نور تطبیق وړ نه ده ځکه دا د ساده زماني خبره اوس زمانه ډېره پیچلې ده پرمختللې ده د دې زماني قوانین د دې زماني مشکلات و د دې زماني قانوندانان حل کوي دوی به ورته قوانین وضع کوي خو تا بیرته بیا قران راوسه د قاضي مخکې د کې خو ده تا بیرته بیا حدیثو کتاب د قاضي مخکې د کې خو تا بیرته بیا هدايه راوسه د قاضي مخکې د کې خو ده نو دا د ما سیکولریزم څه شو د ما لیبرالیزم څه شو د ما هیومنزم څه شو د ما کمونیزم څه شو د ما وضعي قوانین څه شو د ما میلیارډونو ډالر موسسې مې څه شوې د مدني ټولنې مې چې دونه تمویل کړي دي په کلونو کلونو دا په لسګونو په سلګونو په زرګونو احزاب او ټولنې مې چې جوړې کړه دا بیا کومه خواته لاړ ته خو دا هر څه په اوبو لاو کوې نو په قطعي ډول ته نه د ژوند حق لرې نه د اوسېدو حق لرې نه د نظام جوړولو حق لرې د تا په کور کې دم د ما قانون وي د تا په ښځه دم د ما قانون وي د تا په زوی دم د ما قانون عملی وي د تا په لور دم د ما قانون عملی وي د تا لباس دم په هغه ډیزاین جوړیږي چې زه درته غواړم د تا حکومت د هم له هغه خلکو جوړیږي چې زه تعینوم او د تا پوز د هم په هغه لار باندې چې زه ورته وباسم د تا پوز دم له هغه چا سره دښمنی کوي چې زه ور سره دښمنی کوم او کنه نو بیا ته د ما دښمن یې زه له تا سره دښمني کوم ورونه دا دښمني آګاهانه ده دا داسې څه تصادفي عمل نه ده چې دوی هسې طبیعت موږ ته خراب شو راغله اوس بېرته پښېمانه دي ځي نه دوی په قطعي ډول نه ځي دوی په فوځي ډول لاړ شي فوځیان به یې لاړ شي خو دلته به ډالر پاتې وي مؤسسې به یې پاتې وي مدني ټولنې به یې پاتې وي دیموکراسي به پاتې وي ویب سایټونه به پاتې وي انټرنیټ به پاتې وي سټیلات به پاتې وي نوري کې فایبر دا به پاتې وي پوهنتونونه به پاتې وي تعلیمي او غیره مؤسسې به پاتې وي د خارجي مؤسساتو هغه نشریه چې 15 15 دقیقې نیم نیم ساعت وي هغه څلور ساعت شوي بیا په اف ام موجونه باندې شوي بیا په انټرنیټ کې څلور ساعت شوي دایمي شوي دا به ټول دلته پاتې وي دا د خلک به د جګړې د شکل بدلوي او د هدف نه به نه منصرف کیږي اوس ولې دوی د جګړې د شکل بدلوي ځکه چې دوی په پوځي جګړه کې ماتې وخوړه چې اوس دلته څومره پاتې کیږي هغومره به د دوی له رګونو نه وینې ځي د دوی د جنګونو د بس کولو مثال داسې ده لکه د یو چا چې بدن ځای ځای زخمی وي ډیر ځای نه زخمی لاس هم زخمی وي پښه هم زخمی وي سر هم زخمی وي او د هر ځای نه وینې روانې وي نو که څوک غواړي چې د دغه زخمی انسان ژوند دی بچت شي ژوند دی وساتل شي نو تر ټولو اولنۍ کار چې کوي هغه به څه کوي ډاکټر چې تر ټولو اولنۍ کار کوي څه به کوي د دې خونریزي به بندوي هغه رګونه به ورتړي هغه زخمونه به ورتړي چې دا وینه په ځای د دې چې په خپل سرکولیشن کې د خپل گردش کې بیرونه وځي ځکه زړه خو پمپ کوي دا خو به وځي ګردش وکړي چې کوم ځای کې سوري دا غنه به بیرون وځي دوی به د سوري ټول بیرته تړي چې دا وینه بیرته زړه ته راشي زړه نه وینه زی او بیرته زړه ته راځي نو د ژوند د سلسله به برقرار وي او که د زړه نه وځي او د لاس نه د پښې د زخم نه بیرون تویږي نو زړه ته به څه شي راوګرځي دوی دا جنگونو دومره ستومانه کړ په اقتصادي لحاظ باندې چې نور په خپل د مالی بحران سره مخ دي د یو نړیوال مالی بحران سره مخ دي ملکونه به کې دیواله کیږي بانکونه به کې دیواله کیږي مؤسسات به کې دیواله کیږي د خلکو د ژوند سطح به کې الته راټیټه شي دوی د ترحم لوجه نه د جنگونه نه بندي د حق پیژندنې لوجه نه د موږ د مظلومیت باندې په قانې کېدل باندې دا د جنگونه نه بندي بلکې په دې خاطر بندي چې نور په اقتصادي لحاظ د دې جنگ مصارف نشي پوره کولای د خپل زخمونه په سومال کې متړي په عراق کې هم وتړل په افغانستان کې هم تړي په نور ځایونو کې هم تړي خو دا د جنگ په شکل داسې بدلوي چې دوی به پکې نمرې دي دوی ډالر به پکې نه لمنځه ځي په هغه پیمانه باندې چې مخکې و بلکې جنگ ته به یو محلي شکل ورکوي او د محلي جنگ د چلولو لپاره به هغه جهتونه او هغه خلک حاکمیت ته راولي چې په دې جنگ کې دلچسپي لري چې په هر ډول دلچسپي لري هغه به دلته حاکمیت ته راولي تاسو وګورئ دا اوس د لنډغرې چې راوستل دی حکومت په دې نوي حکومت د غرب د قانع کولو د مسیحي دنیا د قانع کولو لپاره مسیحي ښځه او میړه راوسته د رئیس جمهور په حیث باندې د ملیشو د اربکیانو د استخباراتو د وهونکو ډبونکو د وحشت د برپا کولو لپاره هغه خلک راوستل چې د دې تجربه لري چې هر څه ناکام شو هیڅ ناکام نه کړی شو چې هر څه بایله ولا هیڅ باینه تاواني نه کړی شو دا د تصادفي خبره نه دی خلکو ته د امریکا ضرورت دی چې باید دا جنگ ته دوام ورکړي او جنگ ته به دوام هغه څه ورکړي چې ملیشي لري اربکیان لري توپکیان لري جنگي تجربه لري جنگي دلچسپي لري د نورو خلکو سره خیراتیم جنگ کوي که څوک څور کې کورنه کې دوی د جنگ زړه دلچسپي لري دي نو خبره دا ده ورونو چې غربیان د اسلامی نظام د اقامې سره دښمنی لري او هر څوک چې د اسلامی نظام د اقامې لپاره کار کوي هغه د دوی دښمن دی اوس کومه او تاسو واقعا د اسلامی نظام د اقامې لپاره کار کوو نو راځي چې دا تیرې تجربې دا په نظر کې ونیسو چې ولې فلانی ملک جهاد وشو یو سل ډیر کال په الجزایر کې جهاد وشو اسلامی نظام به کرانه په لیبیا کې جهاد وشو د عمر مختار جهاد د چا نه هیر دی د ایټالویانو په مقابل لوی جهاد وشو په مقابل کې اسلامي نظام رانغی په ځای اسلامي نظام رانغی په ترکیه کې عثماني خلافت تقریبا شپږ سوه کاله د اسلام نه دفاع کړی و اسلام یې خور کړی و هلته لوی جهاد وشو د انګریزانو په مقابل کې د غربي ټلوالې په مقابل کې په ځای باندې اسلامي نظام رانغی یو سیکولر ترکیه راغله په ټوله اسلامي نړۍ کې چې څومره جمهوریتونه څومره دولتونه څومره مملکتونه او پادشاهي دي په یو کې اسلامي شریعت بیا پرانه دی موږ به هم د همدغه یو مشکل سره مخ کیږو راځي چې خپل جهاد خپل دعوت خپل تعلیم خپل تربیه آگاهانه کو په خپل اسالیب باندې په خپل طریقو باندې په خپل مفاهیم باندې لسره غور وکړو او بیرته د اصل سره مقارنه کو یعنی د اسلام د زمانه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه سره د سلف رضی الله عنهم د زمانه سره د صحابه رضی الله عنهم د زمانه سره معادله کو مقارنه کو او هغه اصل وګڼو دا نور چې څومره شان دي په دې ټول باندې چلی پاره کاوه تر څو چې بیرته اصل ته عودت نه کړي څوک بم یو ځم سره کاږي څوک بم بل خو ځم سره کاږي څوک بم بل خو ځم سره کاږي د منګه عصمت او د منګه نجات یوازې په دې کې ده چې هغه فهم ته بیرته رجوع کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درلوده د اسلام په اړه صحابه کرامو درلوده د اسلام په اړه تابعینو درلوده د اسلام په اړه تبع تابعینو درلوده د اسلام په اړه ائمه مذاهب درلوده د اسلام په اړه امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی رحمت الله علیه امام احمد رحمت الله نور فقها رحمهم الله د اسلام په اړه باندې درلوده د اسلام د اقتصادي نظام په اړه د اسلام د حقوقي او عدلي نظام په اړه د اسلام د تعبدي نظام په اړه د اسلام د عقیده په اړه د اسلام د نړیوالو روابطو د نورو ولسونو سره د تعاملاتو په اړه باندې ترڅو چې موږ بیرته خپل زړو کتابونو ته نه ګرځېدلی دا نور چې څومره طریقې دي دا موږ ذلت نه نشي خلاصولای یو په بل پسې بم ذلیلوي یو په بل پسې بم ذلیلوي دا ټول ناکامې تجربې دي او د طالب دا تجربه چې نسبتا د نورو خلکو تر تجربې کامیاب ده وجه دا ده چې سیکولرزم زپلي سیکولرزم زپلي خلک په من کې نشته ده لیبرالیزم زپلي خلک په من کې نشته ده د غرب نه متاثر خلک په من کې نشته ده په فلسفي او فکری لحاظ باندې د غرب نه متاثر خلک په من کې نشته ده شاړ شډل مولا دی شاړ شډل طالب دی دین یې د یوې ونې لاندې دی مسجد په محراب کې یو مدرسې په یو کوټه کې چېرته په یوه ازاده فضا کې د الله کتاب یې زده کړی په هغه طریقه چې د صحابه او د تابعینو تب تابعینو او ائمه مذاهب او د امت د صلحاو صلحاو په تسلسل او تواتر باندې دوی تر رسیدلی استشراقي مفاهیم ورکې نسته استشراقي روحیه ورکه نشته د غرب لخوا نه پچکاری شوی تاثیرات د په نصاب په کتاب کې نشته ده نو ځکه دی د نور په نسبت نه خرڅيږي ځان لکټینګ نیولای د استقامت هغه شیمه ورکشته ده خپل وحدت ساتل شي وحدت صف تر اوسه پورې وساته الله د نورم توفیق ورته ورکړي مشکلات به د دې نه وروسته نور هم زیاتېږي ځکه چې لوی لوی تنظیمونه لوی لوی دولتونه لوی لوی ولسونه لوی لوی فرهنګونه چې د مستعمرونو د دغو توتیوب مقابل کې تاب رانه وړ موږ خو لا ساده خلک یو او موږ خو لا ډېر روزل شوی نسل هم نه لرو او کوم روزنه ده نو هغه زیاتره جهادي قتالي روزنه ده سیاسي فرهنګي اخلاقي اجتماعي ادبي دا ډول روزنې د موږ ډېر کم دي استعدادونه د موږ کم دي او دا پوره کول غواړي ورونو د دا جګړه لکه مخکې سمه تاسو خدمت ته عرض کړه دا نور اړخونه هم لري یوازې پوځي جګړه نه ده پوځي جګړې ته خو د تاسو ولید چې نړیوال تړون ورته جوړ کړ په داس حال کې دا کار یوازې امریکا هم کولای شي خو امریکا د دې لپاره د نور خلک د ځان سره مرګري کړ چې هغه ته دا ور معلوم چې په افغانستان کې چې دا ټوله دنیا ته جهاد صادرول شي او د ټوله دنیا مجاهدین په خپل غیږ کې روزل شي نو په دې خلکو کې هم دومره قوت موجود ده دغه سي ارزښتونه په دوی کې شته دغه سي معنویات په دوی کې شته دغه سي د قرباني روحیه په دوی کې شته ده ترڅو دغه روحیه ختمه نه کی تر هغه پورې دوی د دې ځای نه لاس په سر کیږي نه نو بیا د پوزي جنگ ترڅنګ نور فعالیتونه او نور جګړې هم په کار واچولې په هغه جمله کې اوله سیاسي جګړه ده سیاسي جګړه یا سیا... د دې جګړې سیاسي بعد او سیاسي اړخ په دې معنی ده چې دوی د خپل راتګ سره سم دلته په لسګونو څه چې په سلګونو سیاسي احزاب تأسیس کړ دا یو ټولنه وا یو مشر په یو چا پس روان یو دین یو کتاب یو رهبر یو لار یو قبله دا یو واخست تقریبا په 200 سیاسي احزاب او تشکلات باندې تقسیم کړل وې پاشل څوک د امریکا ملګری شو څوک د جرمني ملګری شو څوک د هند ملګری شو څوک د د گاونډیو ملګری شو څوک د فرانسې ملګری شو څوک د برتانیې ملګری شو څوک د روسیې نه سپورټ کیږي څوک د ازبکستان ملګری شو څوک د ترکیې ملګری شو لدی هر خوانه دوی دلته خپل مداخله شروع کړي او د خپل مصالحو د تر سره کولو د مصالحو د تحقق لپاره سیاسي احزاب دلته جوړ کړ دغه د کرزي د حکومت د عدلی وزارت تقریبا 200 سیاسي احزاب 200 سیاسي احزاب په رسمي ډول تاسیس کړي ورسته چې دوی ولیدل چې دا بيخي یو یو ډول مسخره ورنه جوړه شو په دونه یو مټي مملکت کې دي او تقریبا په یو اتیا فیصد بسواده ولس کې دي 200 سیاسي احزاب موجود وي دا به سمبالای څوک دا به کومه خواته ځي دا سلسله نه بیا د قصه سره مختصره کړه څلوېښتو ته یې راوسته دا ولس په سیاسي لحاظ په بیلو ګرایشاتو ویشل په بیلو تنظیمونو باندې ټوټه کول په بیلو بیلو رهبرانو پسې روانول په بیلو بیلو اجنډاو باندې دوی قانع کول بیل بیل سیاسي نظریات دوی ته ورکول دا په دې معنی ده چې انګريز غواړي دا ولس ټوټه کې ترڅو چې دوی باندې خپل حاکمیت وچلوي دا د دوی مغزول اروپאי سیاست د استعماري سیاست چې ویل به ډیواید ان رول خلک وویشه او بیا ور باندې حاکمیت کوه هغه پښتو کې چې خلک اسانه ترجمه کې وایي چې ای لیکړه بی لیکړه او ای لیکړه اوله بیل کسره او بیا ای لیکړه نو دوی د اولس په سیاسي لحاظ باندې په تقریبا 200 سیاسي تشکلات باندې وویشو او بیا یې سره مختصر کړ سلويخت باندې وویشو او تر هغه وروسته بیا شمالي او جنوبي د قصې د پښتنو او د فارسيبانو د قصې د ازبکو او د ترکمنو د قصې د ازبکو او د تاجکو د اختلافونو د قصې دا ټول تم دوی لمن وهي دا ټول هم دوی تمویلوي د دې ټولو تر شا هم دوی موجود دي همدوی ورته اجنډاوې جوړوي همدوی ورته بین المللي کنفرانسونه جوړوي همدوی تمویلوي همدوی تر شا درېږي ولې ترڅو دا ولس په سیاسي لحاظ باندې دلته پاشلی وساتي ترڅو په یو امام په یو رهبر په یو عقیده په یو فکر په یو سیاسي غږ پسې او په یو سیاسي قیادت پسې راټول نشي چې بیا به یې په مقابل کې مقاومت ورته سخت وي او دا یې سره بیل کړی وي نو دا د جنگ هغه اړخ د شمنګ ورته متوجه نه یو دویم دویم اړخ د پوزي جګړې نه ورسته دویم سیاسي اړخ او دریم اړخ دا دی ورونو چې په افغانانو کې د مقاومت د وړتیا رواني او معنوي صلاحیت لمنځه وړل افغانان په معنوي لحاظ باندې او په رواني سایکولوژیک لحاظ باندې د هر وخت لپاره د دې آمادګي لري چې هغه د اشغالګر په مقابل کې د يرغلګر په مقابل کې ودرېږي جهاد وکړي جنگ وکړي شهادتونه وزغمي زندانونه تیر کړي او خپل ازادي پالنه وکړي د وینو قرباني ته حاضر شي د سرونو نظرانه ته حاضر شي دا په نور ولسونو کې نشته دا یوازې په همدې ولس کې په پوره پیمانه باندې پاتې په نور ولسونو کې د افرادو په حیث شته خو د یو پوره ولس په حیث باندې دا صلاحیتونه دا ځښتونه هغه هغه کې لمنځه وړي یوازې په افغانانو کې دا پاتې نو بیا د دې لپاره چې دغه رواني صلاحیت دغه سایکولوژیک فاکټر دا لمنځه وړي او د معنوي قناعتونه او د مقاومت لپاره یو سرشار روحیه چې په دې خلکو کې موجوده ده دا یې لمنځه وړي نو بیا د دې ولس د ایمان د کمزوري کولو لپاره یو فکری جګړه شروع کړه چې په هغې کې تقریبا یو اتیا سټیشنه تلویزیوني سټیشنونه دوی تاسیس کړل تر یو سل او اویا او زیاتې رادیوګانې تاسیس کړې خپل نیم ساعته او یو ساعته د بین المللي رادیوګان لکه د بي بي سي او د امریکا غږ رادیو دا پروګرامونه ورته څلور ساعته کړل بیا د مشال رادیو په سیالایده کړه د دیو رادیو په سیالایده کړه نور اف ام رادیو په سیالایده کړې په انټرنیټ کې بیا پروګرامونه الایده کړل فیسبوک په سیالایده کړ ټویټر په سیالایده شو د انټرنیټ سایټونه په زرګونو او په زرګونو ویب سایټونه او ویبلاګونه دا په سیالایده شو کتابونه اروپایي ترجمه کړل د روسانو کتابونه ترجمه کړل د انګريزانو کتابونه ترجمه کړل د ترکانو سریالونه ترجمه کړل امریکایي سریالونه ترجمه کړل ټول د دوبنګ لارې نه ټول پردي مفاهیم پردي عقاید پردي فرهنګونه پردي لباسونه پردي اخلاق د دې ولست ور تلقین کړه ور تلقین کړه ور تلقین کړه تر دې پورې چې اوس د خپل ځان لپاره په میلیونونو انسانان خپل ملګری او خواخوږي په دې ولست کې پیدا کړي دا نن چې موږ تاسو په مقابل کې جنگيږي چې دا د دښمن ټوپه کې په خپل وګي خې او د خپل رور په مقابل کې په جګړه باندې لګیا ده دا څوک دي دا د دې ولس بچیان دي دا په دې ول دا ټول اتلس کلن شل کلن دویش کلن پنځویش کلن ځوانان دي دوی اکل چې امریکایان راغله دا خلک کشران وکلن ته کلن ماشومان اوس څوار لس کلن په باندې تیر شو دا نو څوک دویش کلن دویش کلن شپږویش کلن اتویش کلن پنځویش کلن داسې خلک ته نه دي دا د دوی نسل دی وای ډیره مو د مخ کې د چې دا اوس د رئیس جمهور یې وټاکه اشرف غني نه چا پوښتنه وکوله چې په افغانستان کې به تحول کله راځي دا د دې د ټیم نوم هم تحول او تداوم ده کنه تداوم یعنی د موجوده سلسله تداوم د غلامۍ تداوم د انګريز د وجود تداوم د انګريز د استعمار تداوم د انګريز د قوانینو تداوم دلته د ناتو د موجودیت تداوم د دې ولس د تذلیلولو تداوم د پردیو نساونو د تپلو تداوم د زندانونو د ډک ساتلو تداوم د انګروز د انګریز د تور طریقې د تسلسل تداوم د تداوم دی او تحول به کله راځي وې دا ویل چې تحول به تحول به 14 کال وروسته راځي تغاول کال باندې به خبره کوي چې د کله د پانتون رئیس د کابل پان چا ورته ویل 14 کال وروسته څه معنی وې چې دا اوس په اول صنف کې دي دا لکان به 12 کال مکتب وایي او بیا به څلور کاله پانتون وای نو شپاړس کاله وروسته چې نوی نسل راپورته شي دا به بیا نه جهاد کوي نه به مقاومت کوي نه به بیا قربانۍ ته حاضرېږي دا به بیا د ډیسکو د نایټ کلب او د سپورټ او دا به د کرکټ د والیبال او د فیشن د دې شوق به کوي د به بیا راکټ پرې کوي بیا په کرکټ پسې روان دا د دې زاړه ارمانونه دي لګیا دي داسې پخې زړې کندې ورته راوستلي دلته یې اچولي دي ورته تر څو دا نوی نسل د دې په توسط باندې بېلارې کړي ورونو د فکري جګړې دویم دریم اړخ د فکري جګړې و څلورم اول پکې عسکري و دویم پکې سیاسي و دریم پکې د مقاومت د مانوي او رواني ورتیا لمنځه وړل و او هغه د فکری جګړې د وسایلو په توسط باندې لمنځه وړل و او د ټولنې عمومي ذهنیت تسخیرول و دغه د ټولنې د عمومي ذهنیت تسخیرول لپاره تاسو ته یو دوه مثالونه وایم فقط ما ته ورځ چا د تخار د ولایت د شکمش د ولسوالۍ یو مخاور سړی یو مشر سړی هغه راته قصه کوله وای کله چې مؤسسات راغلل او کارونه شروع کړل نو بیا د انکشاف دهات د وزارت تر چتر لاندې د امبستګۍ یا د ملي پیوستون پروګرام چې په حقیقت کې د یو سایډي پروګرام دی او دغه وزارت په مټ باندې عملي کوي دا راغلل او د کلو سره د مرستو په نامه باندې بودیجه راول چې دې کلی ته به دا جوړو دې ته به دا جوړو وای نه من کلی ته راغلم اشکمش ولسوالۍ ته هلته راغله چې تاسو د کلی د پاره راټول شي او تاسو جنریټر اخلي راټول کلی ته به برق ورکړي نه یوازې د موږ د کلی بلکې په دې ولسوالۍ کې چې څومره کلی د ټولو ته یوازې د جنریټر پروژه د ځان سره راوړي وای موږ په خپل منځو کې کېناستو موږ ورته ویل چې جنریټر به څه کوو جنریټر خو ماته یوازې رڼا کوي دا خو ماشین راته نه چلوي دا خو ژرنده نه چلی دا خو فابریکه راته نه چلی دا خو اوبه راته نه راوباسي دا خو ماته یوازې رڼا کې دا رڼا خو زه لاټین نه اخلم دا رڼا خو زه یوې شمع نه اخلم دا رڼا خو زه په ګیس باندې ځان ته جوړوم دا رڼا خو زه په بلتۍ باندې ځان ته کولی شم وایي موږ ورغلو هغه موسسې ته او د موسسې مشرانو ته وویلې چې سر دغه چینه ده له غره له بیخ نه را روانه ده د موږ کلي ته دا لاره خامه ده دا اوبه نیمایي په خاوره کې جذب شي نیمایي موږ سوري کړي وي په هغې کې ورکې شي او نیمایي د پټیو لارې نه همواري که داسې وکوي تاسو چې دغه مصارف مونږ ته راکړي مونږ د دې کلی بیا لپاره باندې پخوو د دې چینې نه به دا اوبه دی ولس ته راشي هم به پټیو ته پوره ورسیږي هم به پاکې وي هم به ضایع کېږي نه هم به د بارانونو سیلابونو نه محفوظ شي هر ساعت هر ساعت به د مونږ د پلونه او د ویالې غاړې دا نه را خرابېږي وی راته ویل چې جنریټر به اخلي بل خبر د سره نه منو هم بیا کلی ته راغلو د کلی خلک هم بیا د ځان سره ملګري کړي چې تاسو راشي بیا ورته وایي په دې جنریټر خو موږ څه وکړو دا موږ ته بل څه نشي راکولی غیر د رڼا نه بیا وایي ورته ورغلو چې وروره د موږ د کلي ضرورت دا د اوبو ده دا د اوبو کار کار ته وکوي دایمي به موږ له مشکل نه خلاص شو وی بیا راته ویل چې جنریټر به اخلي بل خبر په دې کې نه چلیږي نو چې کله د دوی په جدیت باندې پوه شو موږ هم ترې بېرته راغلو وای را خطر اپ سي خلک راولېګل چې سمېږي کې د سم کم بس بل خبره پکې نشته ده د جنریټر اخلي اخلي به کې نه اخلي تلر شه موږ د کلی لپاره نور مندګان ټاکو د کلی لپاره نور مندګان وټاکل هغه فورا امضا ورته وکوله د کلم جنریټر واخسته بلم جنریټر واخسته بلم جنریټر د کلی وایي چې جنریټرونه واخیستل نو اصل هدف د انګريز دلته خلکو ترانه کول نه و اصل انګريز د انګريز هدف دا و چې دلته برقي وسایل د میډیا دا وسایل دلته ایجاد شي چې خلک کور کې برق پیدا شو فورا بیا سیټونه راوړل یو ډش یو جنریټر وړوکی او یو تلویزیون یا د سی ډي پلیئر دا دا ټول په 15000 افغانۍ باندې راوړل په داسې حال کې چې یوازې د دې یوې کې د شي قیمت 15000 افغانۍ دا ټول په مجموعي شکل باندې په خلکو باندې خرڅول یو موسسه لاره نو وی خلک یو واره په تلویزیونونو باندې په سیډیانو باندې په دې فحشا او په دې قصو باندې عادت شول یو څو میاشتې وروسته هغه جنریټر ختم شو لینونه مینونه هم سره چور چپاول شو جنریټر باندې جنریټر باندې یو چا خېټه واچوله خو خلک چې یو وارې په دې فتنه باندې اخته شو هر چا ځان ته بیل بیل جنریټر هم واخیسته ځان ته بیل بیل قسم قسم ډیشونه هم واخیستل نو هغه ولس کې وای دا نوې نسل چې رالو شو غیر له رقص نه غیر له زنا نه غیر له فحشا نه غیر له لواطت نه او بل څه باندې سره پیدل دا اوس تاسو وینئ اوس څو ورځې مخکې چې د بشر د حقوقو د کوم موسسې لخوا نه د ښځو د حقوق ښځو باندې د جنسي تیری او په ماشومانو باندې د جنسي تیری د ریکارډ چې اوس خپور شو خطرناک او زړه بوګنونکی حالت د افغانستان په شمال کې ده په څلور کلونو ماشومانو باندې جنسي تیری وشو په شپږ کلونو ماشومانو باندې وشو پنځه کلونو باندې وشو په لس کلونو باندې و اتو کسانو وکول قسم قسم فحشاوي په باندې وکړه ولی یو د دې خلکو ترمنځ د فحشا وسیلې خورې کړې هغه چې برخ ته اول ضرورت ورسته بیا نه برق شو نه جنریټر شو نه لاینونه شو نه ډاینامو شو نه ویالې شو نه هیڅ شي شو بلکې مازې خلک هغه فرهنګ ته راړول هغه مفاهیم او هغه اخلاق او هغه ارزښتونه خواته راړول چې هغه دوی لزان سره دلته په سوغات راوړي ترڅو خلک ور باندې بیلاری کی همدغه وجه چې کله په افغانستان کې مخکې د خودسوزي او د خزو د وژنو دونه پیښې نه وي یوازې تر څو کال مخکې پورې په هرات خار کې یوازې تر زرو خزو زیات یوازې ځانونه سوزولي دي ځکه د خزو لپاره د خزو د انکشاف مؤسسه هله تاسو آزاد یاست ځانونه آزاد کړئ خپل حقوق غواړئ د ټولنې په خلاف بغاوت وکوي د ټولنې د قیدبن په خلاف بغاوت وکوي خزو خزي بغاوت ته آماده کړي سړی د غیرت په نوم باندې راپورته شو او خزو باندې یو څه زور او فشار او دار اوسته انګريز تشویق کړ احتجاج کوي په احتجاج کې ځانونه اوسول د خودسوزي فرهنګ په هرات کې د اول ځل لپاره راځي نو د خلکو د ټولنې اجتماعي ذهنیت تبدیلول دا دغه د جګړې یو بل اخر یو بل مثال درته وایم همدغه شمال کې په کندوز کې همدغه د ملي پیوستون یو پروګرام راغی وی یو استاد یو معلم صاحب ماته خپل قصه وی راغله او هغه هیئات کې چې څوک راغلی و هغه خلک د وطن خلک وو موږ پیژندل د پخوانیو تنظیمونو پخواني خلک وو وی تاسو انتخابات وکوي په دې کلی کې د کندز په یو کلی کې وای منګو انتخابات وکوي د کلی شورا جوړه کړو ومغه تل سب انتخابات څه ضرورت دغه یو د غاجي صاحب د منګه مخاور سړی ده محترم سړی ده امین سړی ده او یو دغه سرمالم صاحب ده د محترم سړی ده او یو دغه غاجي صاحب ده دغه مالم صاحب ده دغه بل کاکا ده د کلی مشر دغه د منګ مشران د فیصله د منګه د مدې په لاس کې وي او دوی چې څه کوي په غیبه نه منګ راضي ځکه دوی خیراندې شخلک دي وینا دغه سنه کې انتخابات وکړي ما ورته چې ښځه صاحب که وویل تاسو لاړ بله ورځ چې بېرته راغلو چې انتخابات هم وکول خو ما ورته چې صاحب خو نو انتخابات ته خو هسې همدغه خلک بېرته راتله د کلي خلک خو له دې نه خواته بل چا ته رایه نه ورکوي او همدغه خلک هسې هم راتله بېرته په همدغو باندې موږ امنا ده صاحب همدغه منلې دي وایي نه دغسې نه منم انتخابات وکړه موږ ته چې صاحب دا خلک ډېر بې سواده خلک دي نه پوهېږي دا تجربې مجربې د دوی د دیموکراسي او انتخاباتو رایه اچول او لابنګ مابنګ او دا قصې په دې باندې دا خلک نه پوهېږي وایي ویلي چې تر څو به نه پوهېږي بیا چې موږ هغه سړي نه پوښتنه کوو چې وروره ته خو خپل سړی یې دا ټینګار هم ولې ده وایي چې دا خبره دا نه ده چې موږ تاسو ته څاګانې جوړو یا درته استنادي دیوالونه جوړو بلکې دا تاسو ته موږ د دیموکراسي تمرین درکو انتخابات به په هر صورت در باندې کوم تا ته زه د ټول ولس د دیموکراسي تمرین ورکوم زه چې په دا زرګونو ډالر په یو یو مشروع باندې په یو یو پروژه باندې مصرفوم او زه چې په دا میلیارډونو پیسې په ټول افغانستان باندې مصرفوم دا خو د تا غان له ما سره نه ده زه د ولس په مجموع کې د دیموکراسي تمرین ورکوم ورته دا اوس تاسو وګورئ په دې تیرو انتخاباتو کې چې په 2014 کال کې وشو ټول هغه فجایع بیرته تر سره شو چې هغه په نور ځای کې نه تر سره کیږي چې هغه دوی وایي چې انتخابات باید وکړو چې هغه شیان تر سره نشي بیرته هغه تر سره شو امغه خلک چې به انتخاباتو ټینګ او ځانونه په څوکۍ پورې الفی کړي وو امغه خلک بیرته بیا قدرت ته راغله خو دا انتخابات یو ځل په ځای دوه ځل ولا وکړه او یو ځل 300 میلیونه ډالر او بل ځل 200 میلیونه ډالر دا 1500 میلیونه ډالر د ولس سرمایه یا د د سرمایه وبوله چې د ولس لپاره د ولس په نامه راوړ دا ولې اسې وبوله وکړه انګريز وای دا ما په وبونه دلا وکړي ما یو مکمل ولس ته دیموکراسي تمرین ورکړ خزه مې له کوره راويسته زوی مې له کوره راويسته نو کلن سپینګیره مې له کوره راويسته اتیا کلن عادي مې د انتخاباتو صندوق ته غرفه ته ودروله په مجموع کې ما د ټول ولست د وزل د انتخاباتو تمرین ورکړ هیڅ تاوان مې نه کړ ما ته مې ګډاګار په کار دي غلامان په کار دي ملیشه په کار دي امغه مې پرونه په کار ونه مې په کارو خو د ولست لپاره مې چې څه په کار وغه دا چې دلته د غربي ارزښتونه معرفي شي دلته د غربي د ژوند تګلاره د غرب د ژوند طریقه د غرب قناعتونه د غرب سیاسي ارزښتونه دا د معرفي شي 300 ډالر باندې چې ټول افغانستان ته د دیموکراسي تمرین ورکم دا خو ماته مفته تمامېږي ځکه چې د راتلونکي لپاره خو ما د ځان لپاره لار جوړه کړه په راتلونکي خو به دی د میا او د ملا او د حاجي صاحب او د مشر د خبره ورور ته خو څه منتخبه اداره نه چاره درکړې درته ته خو څه اتارټي نه په تا باندې خو د چا اعتماد نه دی کړی ته اوس خپل پاچاهي دلته په موږ باندې مه چلوه موږ انتخابات کوو په انتخابات کې رایه د اکثریت ده د دلیل رایه نه ده خبره به په دلیل نه چلیږي خبره به په اکثریت باندې چلیږي که یو څوک زر دلیل دی یو کار لپاره د حقانیت راوړي خو چې هغه بل پنځه کسان په باندې زیات او اکثریت رایه وګټل نو په 1500 میلیون ډالر باندې دوی ټول ولسته د انتخاباتو تمرین ورکړ دوه ځلې تمرین ورکړ په اخر کې کارم بیرته هغه وشو چې به انتخاباتو کې چې به انتخاباتو یې غوښتل نو د ولس عمومي ذهنیت تبدیلول دا د جګړې یو بل اړخ دی ورونو بل اړخ د جګړې تعلیمي ډګر دی په دې تعلیمي ډګر کې تاسو وګورئ چې کله امریکایان راغلي او دا وطن اشغال کړي درې ځلې دوی تعلیمي نصاب بدل او درې ځلې تعلیمي نصاب کې اسلامي مفاهیم لمنځه یوړل او په ځای غربي مفاهیم دیموکراسي پکې ورواچوله لیبرالیزم پکې ورواچاوه هیومنزم پکې ورواچاوه ټالرنس یا د دښمن په مقابل کې زغم د یرغلګر په مقابل کې زغم دا فرهنګ پکې ورواچاوه ګډای پکې ورواچوله کله د اتن په نامه باندې کله د یو بل څه په نامه مدني زده کړې په نامه باندې د غربي مفاهیمو او د غربي د ژوند د اصولو د لارو چارو تاثیرات دلته راوړل په نصاب کې ځای کړل پنځه شپېته زره بېسواده ملایان چې په خپله فاروق وردګ د تعلیم تربیه وزیر په پارلمان کې اعتراف وکړ چې ما پنځه شپېته زره نیمه باسواده ملایان په تعلیم او تربیه کې مقرر کړي دي په مکاتبو کې مې د استادانو په حیث مقرر کړي دي ولې سم خلک نه پیدا کېدل چې تا مقرر کړ وایي خو تاسې راته ویلی شه دا د ما خپلوان ده وکیلانو ته ویلې تاسې را باندې مقرر کړي دي تاسې راته ویلې ما مقررول نو چې هغه په خپله نیمه بېسواده ده او په خپله په ختمه پېږي هغه ما ولس ته دین څه ورزده کړي هغه به د ما ولسته اسلامي تاریخ څه ورزده کی هغه به د ما ولسته د ازادۍ پیغام او روحیه څنګه ورکړي هغه په خپل د 15 ډالر لپاره د انګريز نوکری غوړه کړې دین نه دا ولې مدرسې نه فارغ شوی نه ده شهادت نامه نه لري په جهاد او په هجرت کې راغلی نه ده تش په نامه باندې یوازې یو دوه تار ټوټل سره تاو کړی ده د انګريز ډول تم ګټ شوی پرون په شون اسلامي کې د روسانو ډول تم ګډ شوی ده ته هغه د ما د ولس لپاره د قیادت او د رهبرۍ او د دین د پیشوایی په منصب کې درې او هغه څوک چې په دین په یګه بمبارې مولا مې بمبارې مسجد مې بمبارې مدرسه مې بمبارې د کار خلک مې په زندانونو کې اچي د وینا خلک مې په زندانونو کې اچي انټرنیټ مې بندې په مجله مې بندیز لګې ځوان سره مې چې یو د اذکار او د مسورات او دعا کتاب سره په هغه باندې بند بند کړي ولکه قران شریف چې په جیب کې پیدا کې وای دا د مجاهدینو نه ده پغه بندي کوي او بسواد ملایان 15 شپه زره په تعلیم تربیه کې مقرروي دا خو ته د ولس د تجهیل لپاره یو لوی برنامه لري دا خو ته د ولس په دیني لحاظ باندې جاهلوي ځکه هغه بسواد ملا چې ته الته مقرر کړ هغه سره خو د خپل تنخواه د دې څه د ازرې غمه ده هغه سره خو د خلکو د دین د پوهه زده غمه نه ده ځکه هغه سره غمه وي خپل ځان خو په دین پوه کړو هغه خو خپل په دین نه ده پوه نو هغه بل چا څه د دین پیغام ورکو خو هغه چې په دین پوه دي هغه بیا په تور شپه کې په تور غره کې په تور اسمڅ کې هم د نه خلاصي الته په چاپه پسې ورزي او بې سواد ملایان په 15 شپته زره په تعلیم او تربیه کې مقرروي کدا یو بین مللي توتیه نه دا یو د سیسه نه د دی ولس د بی دینه کول او د جاهلولو لپاره دا په بل څه شي باندې تعبیرېدلی تعلیمي ډګر کې تاسو وګورئ کاغه د لباس شکل د وربدل کې ک نصاب د څو ځلې وربدل کې ک کو ایجوکیشن یا مختلط تعلیم ده دای روان کې تاسو وګورئ پوانتونونه اوس فیشنتونونه ګرځېدلي دي الکان د لسم د لسم سنه فارغ شي املا نشي لیکلی پوهنتون ته خلک کامیابیږي تر کامیابانو د ناکامانو شمیر او د بې نتیجې پاتې خلکو شمیر دا ډېر وي کامیابان با استعداد خلک دا غورځولای کیږي د یو خاص قشر د خاص ولسوالۍ د یو خاص توکم د یو خاص مذهب خلک د یو خاص اقلیت خلک هغه په پراخه پیمانه باندې په کانکور کې نیول کیږي ترڅو دوی د قیادت خلک شي او په دې ولس باندې مسلط شي دا یو توطیه ده ورونو د جګړې دا یو بل اړخ دی همدا رقم ته اجتماعي ډګر کې چې وګورئ د دې ټولنې اخلاق بدلول د ټولنې لباس بدلول د ټولنې د غربي لارو چارو باندې راوستل دوی ورته ډرامې ورته جوړې کړي قسم قسم د ډرامو سلسلې دي دا تلویزیوني سریالونه دي قسم قسم نورې میلې دي مدني ټولنې دي او همدا رقم ته نورې اتحادیې دي که د ځوانانو دي که د ښځو دي که د حقوقپوهانو دي که د مختلفو نورو هغه خلکو دي چې غربیانو لزان سره راوستلي یا دلته د هغوی ټولنې جوړې کړې دي ترڅو دا ټولنه هغه خپل افغاني خپل جهادي خپل هغه عنعنوي شکل چې د تل لپاره دا ټولنه یو ساتلې ده او د یرغلګرو په مقابل کې ویښه او بیدار او حساس ساتلې ده دا لمنځه لاړ شي او په ځای باندې داس خلک راشي چې هغه دا ټولنه په غرب پس روانه کی اقلیتونه قیادت ته رسول کاغه هغه خاني قیادت ده کاغه شیعاګان دي کاغه بهایان دي کاغه اوس ولا نصرانیان را وسه ځکه چې د وطن لومړی مېرمنه د اشرف غني ښځه هغه په خپله یو عیسایي منصره مبلغه وي او هغه په ارګ کې کلیسا جوړي او بیا د افغانستان د خزو د پاره او د افغانستان د ماشومانو د پاره یو افغانستان شموله برنامه په مخ باندې وړي نو ته چې هغه به قران ورغي خلکو ته اچ په خپل کافر ده اچ په خپل د د کفري په هنتون نه فارغه ده اچ په خپل امریکایي ده لبناني ول اصل امریکایي ده نو هغه به د وطن خلکو ته عفت ورخي هغه به د خلکو ته ابرو ورخي هغه به د خلکو ته دیانت ورخي نو که هغه مسیحي اقلیتونه دي که هغه شیعه اقلیتونه دي که هغه خاخاني اقلیتونه دي که هغه بهایان دي که هغه نور ګمراه اقلیتونه قسم قسم دي دا ټول قدرت ته رسول او په یو ډول هغوی ته تمثیل ورکول په پارلمان کې په سنا کې په اقتصادي پروژو کې په انکشافي پروژو کې ترڅو چې دغه اقلیت د په اکثریت باندې مسلط کې ځکه اقلیت د مستعمر مستعمرونو د اشغال اشغالګرو د دوی سره ډیره وفاداری کوي او د اکثریت نه دوی ویریږي نو غواړي چې اکثریت لري کې په ځای باندې اقلیت کر کرا راولي دا د جګړې یو بل اړخ دی بل جګړه ورونه د قوانینو جګړه ده قوانین په دې معنی چې عدلی قوانین بدل کړي اساسي قانون بدل کړي په اساسي قانون کې څو څو ځایه په مسلسل ډول باندې د کفري الفاظ او کفري اصول الته پکې وضع شوي دي د اساسي قانون باندې د موږ تقریبا یو لس ساعته درس دی تاسو بیا کله وګورئ وای وریا اډیو درس دی اواز باندې تقریبا لس دوله ساعته درس دی دا یو سل دوه شپېته ماده د اساسي قانون چې دی په دې ټولو باندې تقریبا په هغه ځایونو کې چې مشکلات پکې شته اسلامي تفسیره ور باندې شوی او په مقایسوي شکل هغه د اسلامي احکام سره پرتله شوی دي نو قانون اساسي بدل شو عدلي قوانين بدل کړ د کم ورځ نه چې د امریکایانو د اشغالي حکومت جوړ شوی په قطعي ډول تر اوسه پورې یو ځل هم د الله د دین حدود نه دی عملي شوی په یو مسلمان ملک کې چې نه نوي فیصد مسلمان دی یو ځل هم په څوار لسو کلونو کې د الله یو حد نه دی عملي شوی شراب سکل په افغانستان کې عام شو فحشا په افغانستان کې عام شو ایډز په افغانستان کې عام شو د د صحت عامه وزارت څو کاله مخکې احصایه خبره کړه یو سروې خبره کړه په خپل ویل چې څلور شپې ته زره خزه یوازې په فحشاو باندې عادت دي یعنی یوازې جنسي تجارت باندې اخته دي په تنفروشي باندې اخته دي نو قوانین بدل کړ چورتوالي وي په قوانینو کې دا جزا دا جرم نه دی ګڼل شوی لواطت دا جرم نه دی ګڼل شوی په خپل رضا باندې زنا کول دا جرم نه دی ګڼل شوی لکور تخت دا جرم نه دی ګڼل شوی پلانې شنه دی ګڼل چې هغه ګڼل شوی دا غدي چیرې تطبیق دی یو ځل د پاره په څوار لسو کلونو کې په 13 میلیونه مسلمانانو کې دی الله یو حکم تطبیق نه چې څومره قوانین دي که څومره قاضیان دي که څارنوالان دي که محکمې دي دا د ایتالیا لخوا نه او د جرمني لخوا نه او د مصر لخوا نه په شریکه باندې د کار لاندې نیول شوي دي ترڅو د اسلامي قوانینو نه کرا کرا درجه په درجه د غربي قوانینو خواته بوزي او د غوی تمرین لپاره کورسونه ورته جوړوي دلته په داخل کې او بیا خارج ته کله اردن ته کله مصر ته کله امارات ته کله فرانسې ته کله ایتالیا ته بوزي هلته قسمه قسم کنفرانسونه او سیمینارونه ورکشاپونه ورته جوړوي تر څو په قراره قراره باندې افغانستان هم په قانوني لحاظ باندې په هغه لار باندې روان کړي چې د نړۍ نور هیوادونه روان کړي ځکه یوازینی ملک چې شریعت ورکې تطبیق شو د ډیرو کلونو وروسته هغه یوازې افغانستان بل خبره پکې دا د ورونو چې د خطرناکه توتیه دا ده چې د اسلامی فکر پلویان یا مسلمانان دا په خپل منځو کې یو بل سره په جګړه اچول د دې لپاره هم تاسو د ایران کارپوریشن یو کتاب لیکل دی په نام د سیول ډیموکراټک اسلام ستراتیجیز پارټنر اند ریسورسز سول دیموکراتیک اسلام یا متمدن دیموکراتیک اسلام ملګری او تګلارې او مراجع یا منابع په دې نامه باندې د دې زلمی خلیلزاد خزي د نه کسانو نور مستشرقین سره په شریکه یو کتاب لیکلی دی په هغه کې دا لیکلی چې مثلا اسلام ته به څنګه ماتې ورکوو اسلام بل دینه نه څنګه خرابوو یو فصل دغه کتاب دی د احادیثو جګړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث یو بل سره متضاد معرفي کړي دي ترڅو چې مسلمان په احادیثو بدګمان شي او بیا یې دا ویلي چې حنفي ملایان به د سلفي ملایانو په خلاف باندې جنګو بیا یې سلفي ملایان به د حنفي ملایانو په خلاف باندې جنګو سلفي ملایان به د سلفي مجاهدینو په خلاف باندې راپورته کوو تش په نامه ګډاګي حنفي ملایان به د حنفي مجاهدینو په خلاف باندې راپورته کوو تاسو ګوري دا یو لوی توتیه ده زه هغه سلفي مولا څه وکمه چې د طاغوت په صف کې ولاړ وي خو تر هغه سلفي مولا چې د طاغوت په صف کې ولاړ ده د هغه سلفي مجاهد لسترګو جار شم چې خپل خپل سر خپل ککرۍ خپل وینه خپل تنه د حنفیانو نه د حنفي ملک نه د یو حنفي ملک د ننګو ناموس نه قرباني وطن زندگی آسایش موټر قصرونه لفټونه د خوند او د رنگ ژوند دا پریدي د ما د ناموس په خاطر چې دې په خاطر چې کلمه را سره شریکه ده د ما په کور کې د ما له ننګو ناموس نه ځان ټوټه ټوټه کوي دا د زر ځلې تر هغه غوره وګڼل شي چې د جاسوس او د غلام او د شون اسلامي او د یو مرتد په حیث باندې په ځان باندې د مذهبي نوم ږدي او بیا د تاغوت په صف کې ولاړ ده او د تاغوت د صف ډیروالی کوي د تاغوت ملا ورقوي کوي دغه په ملاتړ باندې د جهاد او د مجاهدینو په خلاف باندې فتوی صادروي ځان ته حنفي وایي او د مجاهدینو په خلاف باندې د دوی د ځوړندولو او د اعدامولو فتوی صادروي په دې باندې لا سړی کافر کوي چې ولې د مجاهد ته دعا کړې چې مجاهد ته دعا کوي کافر دی چې مرسته ورسره کوي هم کافر دی نو ګوري ورونه دلته سلفیت او حنفیت دا داسې یو شی نه ده چې هغه د مسلمانانو ترمنځ د جګړې سبب شي سلفي مذهب په تاریخ کې همداسې را روان ده که اختلاف د ورسره د دلیل اختلاف ده د دلیل اختلاف پرون هم ورسره پاله نن هم ورسره پالو سبا هم ورسره پالو خو د دلیل اختلاف هم ورسره دا نه ده چې د تا دلیل باطل ده نه د ما دا باور ده د ما دا ایمان ده چې د ده حدیث هم د امغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده چې هغه د ما دلیل د مغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دلیل ده د ما دلیل او د د دلیل دواړه د یو پیغمبر اقوال دي خو اختلاف مې ورسره په دې ده چې دا د تاب اولای که دا د ما به اولای دا د تاب په قوي سند را رسېدلی که دا د ما به په قوي سند را رسېدلی دا د تاب د انسانیت حقوق دا د انسانانو مشکلات دا په ښه ډول باندې توجیه کوي حل کوي او که دا د ما به یې ښه حل کوي کم یو د خلکو د دینی پوهاوی لپاره او د خلکو د ژوند په دین باندې د سمبالولو لپاره ښه ده مناسب اولا او غیر اولا کې مې اختلاف دی سره سلفیت او حنفیت د څه د جنگ ماده نه ده په دې باندې چې هر څوک جنگ کوي یو بل سره دا یا نه پیږي د دښمن دوکه خوړل ده او یا په دې نه پیږي چې د اختلاف دلته د دلیل اختلاف ده او کدا د دین اختلاف ده که اختلاف کوي د هغه چا سره اختلاف وکړه چې دین دې نه مني مذهب دې نه مني عقیده دې نه مني الله دې نه مني پیغمبر دې نه مني د پیغمبر په بیانو دې تورونه لګي صحابه دې نه مني د اختلاف وړ خو هغه خلک دي انګريزان امریکایان سلفي ملایان هغه چې د طاغوت په صف کې درېدلي که په داخل د افغانستان کې دي او که په خارج د افغانستان کې دي هغه د سلفي مجاهدینو په خلاف باندې استعمالوي حنفي ملایان چې د طاغوت په صف کې درېدلي دي هغه د مجاهدینو په خلاف باندې استعمالوي سلفي مجاهدین کې دي که حنفي مجاهدین دي دا دواړه دی یو سنگرونه دي پرون هم سره یو نن هم سره یو دي په پرونی جهاد کې د روسانو په مقابل کې یو ځای سره وسیدلې دي او اختلاف مې پرون هم سره و نن هم سره شته سبا هم سره کوم د څوار لسو کلونو رئیس مې اختلاف سره روان ده خو دا اختلاف مې د رحمت اختلاف ده دا مې د دلیل اختلاف ده د دین اختلاف مې نه ده ورسره او دا مې د رحمت په دې معنی ده چې کله یوازې هغه دلایل منل کېدای چې دا ما سره دی زه منم نو دا نور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث خو به عمل پاتې وو دا خو د الله کرم ده په خپل پیغمبر باندې چې داسې خلک پیدا کړی دي چې چا دا د دلیل عملی کړی دی چا هغه دلیل عملی کړی دی څوک دې دلیل ته ترجیح ورکوي د علم په بنیاد باندې د لغت په بنیاد باندې د سند په بنیاد باندې د علمي ترجیحاتو په بنیاد باندې څوک د ته ترجیح ورکړي ترڅو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیث له عمل نه پاتې نشي څوک عمل ته ترجیح ورکړي چې دا له عمل نه پاتې نشي دا خو د الله له لوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اکرام ده چې دا امت کې داسې خلک پیدا کړي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث په ټولو درجاتو کې قابل عمل ګڼل دي کما ته ضعیف دا غد ته قوي ده چې ترڅو هغه عمل نه پاتې نشي کله ته ضعیف دا هغه ما ته قوي ده چې مان د عمل نه پاتې نشي دا خو دی الله یو کرم دی په خپل بندگانو باندې کړی دی رسول دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امت باندې کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اعزاز د پدې کې چې یو قول هم د قیامت تر ورځې نه له چاهیر شي نه به عمل پاتې شي او نه محمل پاتې شي بلکې دا خو یو دی خیر کار دی ها د دلیل اختلاف به دین انکار نکوو دلیل اختلاف پرون هم لرو د خلکو سره نن هم لرو دا د موږ د ائمه و کار ده د موږ د امامانو ترمنځ دلیل اختلاف ته د امام ابو حنیفه د امام شافعي د امام شافعي رحمت الله د امام ابو حنیفه رحمت الله سره د دلیل اختلاف شته د امام احمد رحمت الله علیه د نور سره د دلیل اختلاف شته د امام ابو یوسف رحمت الله علیه د خپل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره د دلیل اختلاف شته د امام محمد رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره د دلیل اختلاف ته د دلیل اختلاف به تل پالو او په دا به د ثواب په نیت باندې پالو او په دې به ټینګار کوو چې دا د ما غوره ده او دلایل مې دا دي خو دا د ده ته هم ګمراهي نه وایم ځکه که ګمراهي ورته هم کافر کېږم ده خو هم څه له تورات نه نه ده راخیستی د حدیث هغه هم د همدغه پیغمبر حدیث ده همدغه راویانو نقل کړی ده همدغه د اصحاحو په همدغه سننو کې راغلی ده همدغه مصنفاتو کې راغلی ده هم د همدغه پیغمبر د دین احکام بیان کړی دی راته منتها دومره به چې په هغه دلیل به چې د ما تر دلیل به زه به زه به لکه کمزورې غنم له دینه خو وستل نه غنم خو کافرانو دغه مذهبي اختلافات چې په حقیقت کې د رحمت اختلافات دي په حقیقت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو احادیثو د عملي کېدلو لپاره د الله له لوري یو ذریعہ برابرېدل دي دا یې خسته د مسلمانانو د جنگولو یو ذریعہ ته جوړ کړی ده دا دغه په خلاف وای دا دغه په خلاف باندې وای نه دا د مسلمانانو ترمنځ دا یو مطلوب اختلاف دا دا د صحابه کرام رضی الله عنهم ترمنځ هم د دلیل اختلاف وو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي څوک مونږ دې نه کوي د مازیګر مګر په بني قریظه وکي ځینې صحابه رضی الله عنهم دا فهم یو ډول واخیسته هغه ول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب دا و چې مونږ په منډه منډه لاړ شو ځان خو رسو مونږ به وکړو ځان ورسو نور ویل نه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ده دا به نصا عملی کیږي کټ مټ امغه سبا عمل کیږي چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوم بلاره ونه غنل یوم غلط ونه غنل دویم صحیح وګڼل دویم صحیح وګڼل د صحابه رضی الله عنهم په منځ کې هم د دلیل اختلاف وو د مذاهب په منځ کې هم د دلیل اختلاف وو په یو مذهب کې دنه هم د دلیل اختلاف شته د حنفیانو د سلفیانو ترمن د دلیل اختلاف شته د شافعیانو د حنفیانو ترمن د دلیل اختلاف شته د شافعیانو د حنابلو ترمن د دلیل اختلاف شته د ظاهریانو د حنفیانو ترمن د دلیل اختلاف شته او په دې باندې په لکونو کتابونو ډک دي او دغه ټول کتابونه من قدرمن په خپل المارۍ کې ساتلي هر د اختلاف کتاب چې راخلو یو ورې چپو ګردونه تل لري کوو د خپل دلیل پکې ګورو د خپل د خصم یا د مقابل لوري د دلیل سره پرتله کوو په احترام یې بیرته ارتګ دو من به په ټوله اسلامي نړۍ کې د یو عالم په کتابخانه کې داسې مکتبه پیدا نکو چې یوازې د د مذهب کتابونه دي پکې په حتمی ډول به د بل مذهب یو کتاب پکې ولی دا په مینه باندې دلالت کوي دا د موږ د دین دلایل دي که زه منم که بل منی دا د ما د پیغمبر میراث ته دا به ساتم د دې به اعزاز کوم اکرام به کوم او هر هغه څوک چې د حدیث ته د آیت ته او د اسلام د فهم ته خپل انتساب کوي هغه د ما ورور ده هغه څوک به دښمن ده چې دا ټول هر څه می غلط غني دا پیغمبر ملا غلط غني دا جبرائیل ملا غلط غني دا د پیغمبر خزه ملا غلط غني دا صحابه ملا کافر غني نعوذ بالله منافق غني هغه د ما دښمن ده نو اصلي خبره دا د ورونو چې دا جنگ نور ابعاد لري نور اړخونه لري کمنګه دا نور اړخونه او ونس پړو ورته متوجه نشو نو بیا به دغه ترخیه تجربه بیا تکراری بیا تکراری وطن به یو آزاد شوی نه بل براغلی وطن به آزاد شوی نه کافر نه بل خلاص نه یو د بل ګریوانونو ته به ملاس اچولي دښمن به راته په ځای ناستې موږ به دوست ځان ته دښمن کړی په لوی لاس بم ځان ته دښمن کړی یو څوک به راځي ورته وایي به وروره قومنده دې منم جبهه دې منم بیرغ دې منم ټوپک دې منم دا خپل ټوپک دې د ما په وګه باندې کېده په دغه دښمن باندې دز وکړم وزه د سنگر نه زه تا نه منم دا د مخ مذهب دی وزه هغه ته وروره هر شی دې منم دا دلیل دې لا منم هر شی دې دا مذهب دې لا منم دا ورته نه وزه دا دا د منلو خبره دی نه د کولو خبره نه ده د انصاف خبره نه ده نه راځي چې اولویتونه وپیژنو دښمن د دښمن په حیث وپیژنو دوست د دوست په حیث باندې پیژنو هغه چا سره چې د دلیل اختلاف ده د دلیل اختلاف سره وپالو او تقدیر یې کو احترام یې وکړو هغه چا سره چې د دین اختلاف ده اختلاف ور سره وکاو او براءت ورنه اعلان کو او دښمنی ور سره اعلان کو او ورته وای چې د منګو د تاسو ترمنځ دښمنی ښکارا شو تر هغه پورې چې ترڅو تاسو بیرته د الله دین ته راونه ګرځي لکه ابراهیم علیه السلام چې خپل قوم ته وای نو اصلي خبره دا د ورونو چې دغه ډول اړخونه د دې جنگ موږ تاسو ته باید را معلوم وي ترڅو موږ خپل ولس ته خپل ځوانانو ته خپل آینده نسل ته دوته ورسو او کنه وي خدا نه خواسته موږ به بیا د غلطو غلطو تجربو کار شوی به خپل علما به له لاسه ورکړي خپل نیکخواهان خلک به له لاسه ورکړي خپل همدردان بم له لاسه ورکړي خلک د د دوستانو د جوړولو په تلاش کې دي اروپایان ګوري خپل منځي سرحدونه نړۍ لګیا دي سره او اوکرانه خو په هیرا وغځول په خواني د بالټیک جمهوریتونو خو ځان سره کړ یو جمهوریت ده یو پاسپورت ده یو کرنسی ده یو پارلمان ده یو ناتو ده یو قوت په یو باندې حمله ده ټول په ځان باندې حمله ده بچ دی یو پاسپورت سره په دې ټول کې مست مولا ګرځي خو موږ ته بیا په هر قدم باندې پټکونه راته چي په هر قدم باندې بندونه راته چي نه مسلمان د مسلمان پایس ګڼو کافر د کافر پایس ګڼو او بدعتي د بدعتي پایس باندې ګڼو له دین نه وتلی او زنديق د زنديق پایس باندې ګڼو د هر چا به فرق مراتب کوو که فرق مراتب ونه کوو نو بیا به موږ خدانه خسته په غلطه باندې لار باندې تللی نو زه نن خپل خبرې تاسو په خدمت کې پام دی ځای پای ته رسوم کمې سمې خبرې کړې وي الله دې رن قبول کړي کمې غلط خبرې کړې وي د الله تعالی نه مغفرت غواړم او دغه نو ورسره له تاسو ټولو نه بخنه غواړم که هر خبره کې زه غلط یم تاسو نه زه د تصحیح کولو امید لرم ما ته ووایه چې دغه خبره دې سمه نه وه دغه خبره دې غلطه وه دغه خبره دې بې دلیله وه دغه خبره دې بې منطقه وه دا نه در سره منو زه د الله ته الله نه مغفرت غواړم الله ته توبه وباسم تاسو ټول نه بیا په خپل غلطي خبرې بخنه غواړم او کچېری داسې وي